کم چې نوې طلبا دي نوې سامعين دي ناغي ته دا پته نه د دې وجه ناغي ټول قران مجید کې غیر چا پیر ګرځي راګرځي خو زه معلوم نکړې شي په بعد داسې همي چې هغه یو ځل دوا کوشش وکي خو ځای نشي معلومول نه بیا اړو لیکل پرېږدي وخت مزه کوي جن زمونږ ډېره قیمتي سرمایه ده او دا د کول پکار وی چې قران مجید آیت کم آیت مونږ لیکو یا تلاش کو نو څنګه تلاش کو هغه د پاره په خانه طریقه دار چې خلک د صورت نوم واخلي او بیا د رکوع نوم واخلي نو بیا پای کې ګوري دا نسبتا مشکل طریقه ده پاکوهن کې زمونږه د استادانو کتابونه تقریبا زاړه چې لیکل شوی دی په دې انداز دي لکه جواهر القرآن تاسو ګوره په یک آیتونو نمبر نه بس صورت ویل شي او بیا په کې رکوع نمبر ویل شي هغه کې بیا بنی آدم تلاش کوي دا شکایت مونږ کړو پنده کې شیخ القرآن رحمه الله تا بیا غي دا سکول با چټولو طلباء لوي قرآن مجید خپل ځان نور کو طلباء کې یو قرآن تقسیم کو بیا چې به حواله ورکولا نو په خپل به زه معلوم کو نو بیا به صفه ویلا نو ټول طلبه با صفه ته لړو دا غي نه به غایت لیکو دا هم نسبتا مشکل طریقه ده اسانه طریقه د کول پکار دی غدارا چې تاسو هر صفه باندې کله ګوره ارزه نه چې تو ګوره نو پاس مونږ ته دوه قسمه نمونه لیکلی مثلا دا واج کم زیخ کار کړل دی په دې کې لیکل دی قال علم به ته سول لیکل دی به مخامخ لیکل دی مریم 19 زمونږه حواله چی هغه مریم 19 باندې و دې لپاره تاسو لا د صورتونو نمبر یادول ضروری دي یعنی کدا ته یو سړی وی چې دریم صورت کې شپږم آیت نو تعالی په ایدل پګاری چې دریم صورت آل عمران دی او شپږم آیت شپږم آیت دی باندې لګ مهنت وکړي لسته منټه خواري واړي انسان ته د صورتونو نمبر یاد شي زما کتابونه که تاسو ګورئ نو موږ طریقه داسې کړې مثلا لیکلي وي موږ بین الاقوامی انداز د قران مجید د حواله دغه دی تاسو کا البقره ال عمران مریم لیکه دا صحیح ده غلط نه ده لیکن آداب داری چې د قران مجید البقره په ځای سورۃ البقره ولیکل شي آل عمران په ځای سورۃ آل عمران ولیکل شي دومره دا چې کله تاسو لیکې تیزه سره نه کې مونږ کله کله صورت نومم پریدو بس صرف نمبر لیکو رایت د لیکلو د پاره ښه طریقه ده غدا چې تاسو مونږ وای مثلا نمبر ورځ کې وځوي هم دا ده چې د فلاني صورت فلاني آیت د بیا صورت نمبر فلان دا تاسو ځکه ځکه چې دا تقریبا میاش نیمه موږ له قران مجید درس کې شرکت ته نار وخت زما خیال ویایي یا بنی دا رسولتونو نمبر دا ذهن نشین کې چې کله زه وایم چې سورته مریم نو جدا د پته چې نلسم سورت او دا لپاره خه طریقه دا چې تاسو اسمی رب څه دګه کوم چې مولا عبد السلام رحمت الله تعالی علیه کتابونو کې ځای په ځای لیکل هغه سره د سورتونو ترتیب انسان ته یاد شي د شاول الله مختلف کتابونو کې د قران مجید د دې سوراتونو د مسلسل یادولو د پاره یو نظم مشته پای متقدمین علی ګل خدا هم خبره ده چې تاسو ته د قران مجید د سورت نمبر معلومي دا په معلومولو کې په اسانه باندې کیږي بل قران مجید دی تاسو سره زبانی وو آئے قران چې کله مونږ آیت نمبر وایو پسې کړيږي تلاش کوي تتبع کوي څنګه چې تاسو د قران مجید کې غوته وهل ډیر شروع کړل نو دومره ان شاء الله فائدہ ډیر زیاتې حواله د پاره زمونږ انداز بدغی دی باندې لګزان کړوي نن چې کوم بحث وکوم یې کې وا یو دوه حدیثونه نور وا اکثر وشتر آیتونه قران مجید څه شی دی د دې لپاره بنیادی معلومات مونږ د قران مجید نه غواړو د ته مونږ وایو تعارف د قران مجید صحابه کرامو کې صحابي دی سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی داغه فرمایي چې دا ټول قران انزل القران جمله واحده فی ليله القدر دا قران مجید ټول په ليله القدر کې یو ځای نازل شوی ليله القدر کې ټول یو ځای نازل شوی دی ال السماء الدنيا د نږدې اسمان ته وکانه بمواقع النجوم التنه چې بدار اتو دا په داسې انداز راته چې د حالات مطابق بلګ لګ راته وکال الله ينزله على رسوله بعضه في اسر بعض الله رب العزت با بعض آیاتونه په بعض پسې را لګل نازلول دا اندازو یک مشت دا نازل شوی تفصیل زګو مرستو ودلته کې مونږ دا وایو چې عبد الله ابن عباس دا فرمایي اوس عبد الله ابن عباس صحابي دی او د دې خبرې نسبت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کوي ان هغه یو خبره کوي او دا سه کوي چې د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کیږي د حدیث ته موږ سوال دا کوم حدیث دی رسول حدیث نه چې څوک واقفین دا خو ټیک دا دا موقوف روایت ده یعنی د عبد الله ابن عباس راي ده لیکن دا کم رائے چې دلته هغه خپل کړی دا دا رائے محض رائے نه ده دا سیس په عقل نه معلومیږي قران مجید څنګه نازل شو دا په عقل نه معلومیږي په دې وجه باندې کوم یو سیس چې په عقل نه معلومیږي په کې د قیاس دخل نه او صحابي هغه بیان کې ناغه ته حکمن مرفوع وي دا اسرائیلی روایت هم نه ده نو دی وجه نه دا رائے خو شخصي رائے ده لیکن د محدثینو په اصلاح کې دا حکما مرفوع ده مطلب دا دی چې دا خبر هغه د ځان نه نشي کولای د دې تعلق اجتهاد او رائے سره نه ده نو لہذا دا خبر آغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اوریدل دا ناګر چې نسبت اگر نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیکن د اصول حدیث لحاظ سره دا حکما مرفوع ده دا خبره صحیح ده دا سه روایت چې صحابي باندې اولاړوي ناغه ته مونږ موقوف هم وایو او هغه ته اثر هم ویل شي آثار د صحابه کرامو چې کله نور سو نس موږ سره نه موجود او سند صحیح هم وي ناغه اثر قابل قبول وي جامع الاثار په نوم باندې دارنګه شرح معان الاثار په نوم باندې بشمیره کتابونه موجودي او خلک دا غیر روایتونه اخلي آثار د صحابه کرامو چې اسناد داغي صحیح وي قابل قبول دي خدا اثر قابل قبول دی د امام ابو یوسف دارنګه د امام محمد بشمیرا روایت دی هغه کتاب الاثار په نوم باندې بازار کې موجود دي ته دین واقفیت ضروری وی چې دا نه مطلب چې دا حدیث ګنده د صحابي موقوف رائے دا نو دا محض په دی وجه موږ رد کو چې دا هغه رائے دا رائے دا لیکن دې کې د اجتهاد مجال نشته دا خبره بغیر د وحی نه نه معلومیږي تاریخ د نزول قران د وحی نه بغیر نه معلومیږي لہذا دا رائے دو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قابل قبول لا ذکر دے سند سو فیصد صحیح دے دا حدیث امام ابن ابی شیبہ خپل مصنف کی لگل دے الفاظ طرف تو ہم توجہ کرے یو مصنفی یو مصنفی مصنف لیکن کی توئی مصنف منی جمع کلے شوے تصنیف مصنف ا کتاب چې هغه لیکل شوی دی نه دی مصنف زه په دې لیکلي کتاب دکان کې پروت دی څوک چې ناپوهی نه غویر دا مصنف ابن ابي شیبه څه شي ده مصنف نه مصنف اردو کې موږ وایو تصنیف کی ہوئی کتاب لیکل شوی کتاب مصنف مصنف د ابن ابي شیبه دارنګ مصنف د عبد الرزاق دا مشهور دی دا روایت بنیادی طور مصنف د ابن ابي شيبه کې موجود دی پنلسم جل کې 528 صفحه کې او دې دموږ حدیث وایو حکمن نو نمبر دا غیر 30 816 دیرش اته او شپارس دا موږ ته تاریخ خې د قران مجید چې دا قران مجید نږدې اسمان ته په یو شپه کې نازل شوی یو دا بنیادی خبر زګه حافظ ابن حجر اسقلانی دا حدیث لګي فتح الباری جلد او صفحه 4 کې نوې د حدیث سند صحیح ده حدیث سے گلہ بیانو لشی دا غیر صحت و عدم صحت ہم خودل بگاری ماز حدیث لیکل یا حدیث بیانول مسله نه ده د حدیث صحت او عدم صحت دې و خیال ساتل بګاری تاسو سبق به شک لګوای خو کرا وای دانه چې بس یو منډه راوای یو ورځ کې سیس ختم شي نه ټایم دې ډیرو لګي خو چې پورا پویا پورا راشي لګه پویا دی خو دې پوره ناقص پوهه لري د قران مجید فضایلو کې بعضی احادیث به موږ وایو نه کې وتا ته موږ کړه کوټه خيو چې دا روایت کړه او دا کوټه ده د سره خبره لګو وګد شي لیکن بنیادی علم راتلل دا ضرور دي محض روایت بیانول دا سم مسله نه ده بلکې د روایت او حالت بیانول دا ضرور دي بعض روایات داسې دي چې هغه امام بخاری امام مسلم نقل کړي ناغه ته موږ صحیح او غلط نه وایو بس هغه د صحت التزام کړی و دغه ټیک ده خداغین علاوه د نورو کتابونو چې کوم حدیثي داغه حیثیت خودل پکار دي یوازې بیانول نه دي پکار ځکه چې اکثر طلبات حدیث نه واقف نه ضعیف یا موضوع حدیث داغه مخه ته بیان شینه بګه فرق نشي کولی دا حدیث دا صحیح دی حافظ ابن حجر اسقلانی د حدیث د صحت او عدم صحت لپاره یو بنیادی نوم دی دای کتاب فتح الباری جلهم صفا سلورم دویمه خبره دارا چې کمایت کریمه ماویل ده نو دا د سورۃ الجن سورتونه آیتونه دوه سورۃ الجن دا نمبر 72 دی تاسو له قران طرف ته توجه وکړئ قران کې سورۃ الجن راوړل چې تاسو راړول شي کنه شي راړول ابتدا کې په دې مهنت ضروری دی رستو به ان شاء الله دا تاسو ته یاد شي جن 72 سورۃ ده ناغي ته مونږ تعلیم ورکو دلته کې چې د قران مجید انداز دارې چې د سو لیکلو کې مثلا قوه قل اوحی الی د دې نه شروع کړل نو قران عجبا پورې چې ورسی ناغه پسې یک لیکل دی دې مطلب دا چې د قل اوحی نواله ته قران عجبا پورې داړو باندې آیت اکثر موږ حواله ورکو موږ وایو لومبنه آیت نو خلک يهدي الى الرشد ته لومبه آیت وایي بیا دا غلطه شکار وی موږ ورته یو ویلی دا دوی مولګي نا لومبنه آیت قران کې انداز دار مثلا تا ته یو سړی وایي چې سورۃ الفاتحه لومبنه آیت راو باسه نو ته وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم لومبه آیت نه ادویم ده دا طلبه غلطه کوي مونږ دې سوزون نه تیر شي یو کومه غلطه چې مونږ کړې دي پس دا کړه کې نو مونږ غواړو دا چې زمونږ شاګردان دی غو نه کی زمونږ استادو شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه هغه موږ له قرآن مجیدون راکړل څنګه چې دا زموږ مخ ته قرآن مجید پروت طلباء او خاتون ډېر زیات خرابي او اوس ډېر زیات خراب دي دا غي وجه ده چې څوک املا یا کیلیګرافي خوشخطي نه کوي بس هر ماشوم سره بال پوینټ دی د قلم لیکل د زد نه بیا د جی نه لیکل هغه نشته اوس د لوی سړی هغه چې سولي کې نو سړی شلغا دی راخلی کوشش دا کوي چې تاسو خط ته مزیداری خولې دي او که خط خرابي نو بیا مهرباني کوي قران کې لیکل مګوي کم قران مجید چې تاسو جمعات نه راغستې کې هو بالکل لیکل مګوي خپل کاپی ساته پای کاپه کې لیکي قران مجید خلق نه شرمایي او بل دا چې دا څونکه قومي امارتي دلته کې دا وقفن پراته دي نو دا غي غلط استعمال درست نه شیخ القرآن رحمه الله ته دغه شان شکایت شنا ډېر ګپیو هغه خپخ په لوچه دغلا اوی ویل چې زمونږ بعضې طالبان داسو کی چې هغه خپل خپل په مشوره کې ډوي نه غیر تاسو ګرځول چې په قران د پاسه لیکي چې بشارت یو بشارت باندې هغه ټول پیج دکی غلطه طریقه ده درس لیګل پګاری نری نری لیګل پګاری واړه واړه لیګل پګاری چې خلای بګیخ دا مسله مونږ ته جوړ کړې زمونږ دی موجوده استادانو ده الله دې معافي وکړي خودي طالب علم باندې نظر نه ساتي کو څوک ورته خبرو کې چې اکثر نه لایق دي نو بیا خپه شي اکثر نه لایق دي موږ پیژنو موږ خپل استادان یو سیاست ته نه بوزو خدا حقیقت ته دې ادراک کول پکار دي چې استادانو کې نن پوهه خلک ډېر کم دي زمونږ مستادانو مونږ غي ته دعاګانې دوه چې دریم سلورم پورې مونږ ته هغه څه خودل دي چې هغه نن لوی لوی خلکو ته نه معلوم دا غلطه دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او زموږ شاګردانو کې که څوک دې رشته سره وابسته نه لري مهرباني وکړي او د ځان نه د نالایقتیا د انوم لري مهنت دی کوي زما یو شاګرد باندې یو تپوس کړو چې ته کلاس کړې خلګ یې نه ما یې دا خ تیارې موري بغیر تیارې ته کلاس لمزه ممبر باندې بغیر تیارې مکه نه کته یو آیت کریم وې نو هم بھرپور تیارې کو دا بچا تنقید نه کو دا ادب خیوتا دا سړی چې په ممبر کې یا شاګردانو ته کې نه او ته بوتي وای وداغې نه خدای چې ورسخه نه ورکه د لیکلو خیال ساته ادب خیال ساته احترام کوي پردي قران کې لیکل مګوي کستا خپل قرآنی نه کوم دن متن کې داسې لیکل مکو چې بدنواخ کوي قران مجید یا کاپه باندې تاسو د لیکلو مشق مګوي چې 200 ځای د خپل نوم لیکلی دا نه درست طریقه را پواړو کار ده د دې لپاره محدثین کتابونه لګي الاملاء والاستملاء په نوم باندې د محدثینو کتابونه ادب الکاتب او ادب الکتاب په نوم نوم کتابونه چې سړی لیکل کوي څنګه کوي دانا چې چا ذهن کې سره یې بس غلي کلی شروع کې چاپ کوي د ته علمي خدمت نه وي دا یاد ساتل پګاری دا ټکرې مونږ ټوله والی خو هغه نرستو بیا د استادانو راهنمایي سره خپل تجربه سره موږ ته خپل غلطو ادراک شوی دی په دې وجنا کمه ټکرې یا کمه غلطۍ چې موږ کړې دي چې زموږ شاګردانو نه کیږي دا د زده کړې یو طریقه ده د لاندنی اسمان ته کمزې کې چې قران مجید کې خو دې شو ناغه ته بیت العزت وایي دا عزت پښتو کې اردو کې خدا وړې اوګدې ته سره لیکل شي لیکن عربی کې العزت وړې ته سره لیکل شي تای مدور وي دا وړې ته سره لیکل پکار د صورت نوم چې تاسو لګې نو صورت اردو کې او پښتو کې همغه اوګدې ته سره لیکو لیکن قران مجید کې صورت داسې نشي لګل موږ د ډېرو اکابرو کتابونو کې ګورو نه کې به صورت وګدې دې سره لګلې په پورې خلک بیا خان دي دا غلطي ده املا وړې دې سره لیکه تای مدور دا وستا په خیال وړې وړې خبرې ښکاری خدای سبا خلک کونی سینه بیا وتعالى شل نظر دي جسو لیکلو کې کوشش دا کوي چې د غلطۍ امکان کمی نور بنی آدمي بنی آدم نه غلطۍ کیږي خلې نه غلطۍ وشي قلم نه غلطۍ وشي جدا خبر ده خدای چې انسان دی تدریب کړي ټرینډ دی انسان چې سې لګي درست طریقې سره ولګي حال تلا د قران مجید نزول لا نو شروع شوه چې هغه حالات پیش شو کوم چې قران مجید دلته کې لیکلي دي د سورۃ الجن کې هغه آیتونه کوم چې ما ویلي دي اتم او نهم آیت هغه آیتونه لګو وای چې سوې قران معنا بتا دا ګرانی مبتدین دی پکې وانا لمس نسما لمس ټچ کول ټټول لا جوړ دوی قتل مونږ لمس کو د اسمان تلاش مو کو ډون مو لګاو دا پیریانو بیان دی خو عجیبه خبره ده لا مخکې مونږه بره خطې شو اوس نشو خطې فوجدناها ملئت خرسا شدیدا وشهوا مونږ ولید چې اسمان ډکړې شوی دی د وسلونه او د ډیرو سخت شغلونه شهاب دی بګي حرس دی بګي څوکیداران دی بګي نشوتلې به مخکې زموږ دا حال او چې ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع مونږ به مخکې دا اورېدو د پاره مورچو کې ناستو وګ بم ته کېګلو چې د آخري اسمان کې سکی نو مونږ به خبره حالت نه اورېده دا تفصیل حدیث کې بیا راځي چې خبره باغی وره ده نو دنیا کې و داغي او نماینده او چاغه د کاهن وي ترویتی ورته یې پښتو کې جادوګر ورته وي نا خبره به هغه ته وکړه چې سبا وداسي کې داسې بګي داسې بګي هغه ترویتی حدیث کې راځي هغه سره واغ سل نور درو یو ځای کړل هغه پیشن ګوئی به وکړه هغه پیشن ګوئی کې وسه اتفاقی طور خبرې ټیک شوې او سبا داسې وي چې هغه وا څنګه اورېدلې شي نو صحیح وشوي البته وسلور خبره به غلطه وي نو خلکو به دا غي صحیح خبرو د وجه دا غي تصدیق کو او دې طریقې سره د کهانت یو لوی جال خورو خو الله چې کله قران مجید نازل اول شروع کړل نو دا غي نمخ کې دغه لارې بند کړل دا د سره پاره دا دې د پاره چې قران مجید برازي چې دا خلق د اسمان تر تلونه بنشي او پدې کې ملاوت اونشي دا بحث تاسو باندې وناشنا لګي خدا به ان شاء الله تاسو ته بدرې ورځې پس ته دې फायदा معلومه شي دا واسطه د پاره غو دا دې د پاره چې الله کوم وحر علیږي د پاستا چې رسول پاره یقین وکي چاو دې ملائکه مونږ ته وحی سیدا رسول الله د دې مقصد حفاظت د قران مجید دی دغه حالاتو په دغه حالاتو کې الله قران مجید نازلېدل شروع کړل بیا هغه پیران وی چې فمن یستمع الان که اوس چرته کې یو پیرې غوکی دی برخ اسمان ته ورسی د غوک کې خودلو کوشش وکي یجد له شهاب الرصدا لا بزان لا تیار شغل عمومی شغله و پاغه باندې راشي شهاب ثاقب ابرو ورځي د شغلو ابتدا کم ځای نه وشوله د دې ځای نه وشوله چې کله قران مجید نازلېدل شروع شو نو الله د شیاطین او لار اسمان ته بند کړي دیوس اسمان ته نشتلې شهاب پچارا ورځيږي قران نه استاد مخه ته پاغه شیاطین را غورځيږي چې هغه برا دا اورېدو کوشش کوي زمون خلک سوې لنه شهید د شغلې پر غورځيږي ان لله ان الیه راجعون کوم خلکو قران نه ویلي دغه حالت دغه شغلې را غورځيږي په شیاطین باندې موږ چې بار بار تاسو له دعوت ورکو خلکو له دعوت ورکو چې راشه قران وره قران باندې ځان پوهه کې دا به تاسو ډېر د توهمات نه وبس د ډېرو غلطو عقیدو نه عمر وبس او دا ټیک ده چې د باز قبرونو شغلې خېږي خدای ساينسي وجه ده تعلیم یافته خلک پرې پويږي چې کوم ځای کې فاس فورس ته جمع کېږي نو دا هغه فاست فورس دا هغه بل لار نه وي دا هغه بیا وزي دا هغه نه د شغلې په شکل کې وزي نو بعضې انسانان دي داسې چې هغوی ډېر پی خوړلي هډوکو کې خپل هم فاست فورس موجود شي نو بعضې قبرونه یي داسې چې د هغې نه شغلې وځي لیکن دا د ولایت دلیل خو نه دی د ولایت دلیل خو الذین آمنو وکانو یتقون دی مؤمن هغه ولی هغه چا کې ایمان موجودی ولی هغه چا کې تقوا موجودی ته شغله وتل یا نه وتل د ولایت دلیل خو نه زموږ استاد محترم ویل چې دا پیران میران دي ډېر زیات په خوري نا چې مړ شي نا فاسفورس هغه بیا وتل غواړي نو خلک دا غنه ولی جوړږي حال لا دا ولایت دلیل نه دی غار کې هغه بیت العزت نه لا د قران مجید نزول شروع شوه نو چې الله د اسمان د لارو ناکبندي وکړه د دې لپاره چې د قران مجید د حفاظت تنظیم وکړي دا موږ چې کوم مهنت کوو دلته کې پدام د قران مجید د حفاظت تنظیم نه یو فقہی چا سره سینه کې یو ځای کوي هغه حافظ صاحب هغه ډېر بابرکت خلک دی چې دا غي په سینه کې قران موجود دی لیکن هغه د الفاظ حفاظت کوي صرف یوازې د الفاظ حفاظت ته د قران حفاظت نه وایي بلکې د قران حفاظت هغه داري چې دا د نظم او د معانی نوم دی مطلب سره د قران دا حفاظت هم ضروری ده دنه بغیر کار نه کیږي خدا سے محنت نه لري بلکې ان شاء الله دا یو داسې محنت ته چې الله ورې ثمر موږ له دنیا کې وراګي او آخرت کې وراګي ته دینه معلومه دا شو چې څوک جنني اوس د اسمان پیغام نشي معلوموله دا الله رب العزت د قران مجید د حفاظت تنظیم وکړه دا دوه خبرې شو درېمه خبره دا ده چې وحي یعنی دا الله دا پیغام وحي لفظي معنی څه ده وحي ویل شي تیزه سره چاته خبره کول تیزه سره اشاره کول الاشاره بالسرعه چې کله مونږ وحی لفظ تسلیم کو نو الله رب العزت په سکندونو کې خپل پیغام زمکه تر رسول شي پر رسول هم ده ډیر کړه د داسې شي وی دي چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ستپوس کړل آنن فانن دغه جواب ملاوي مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا فرمایي الا الاسقار دا دلیل دی چې دلته خبره وتل او دا الله وحی راتل په دې کې د سکندونو فاصله نه پیغمبر د ځان حرام نشي حلال ولې نه حلال حرام ولې شي دا د وحی لپاره ثبوت دی چې الله خپل پیغمبر ته د سکندونو نه کم کې هم خپل وحی کوي په دې باندې بیا ډېر شي حدیث بنا دي مونږ ته دلته کې د حدیث خدمت نه کوو د قران مجید خدمت لپاره ناسو په دې باندې یو حواله باندې اکتفا کوي په دې بشمیر دلایل شته چې د وحی لپاره د ستویل مودې ضرورت نشته دا ګران نه دی اوس اوس زموږ لاس کې یو داسې حاله ده چې پای ته به شجو کا هغه اوکه کچېږي څومره وخت کې رسي که میسج چې تاسو لګې موبایل باندې 100 غنټه لګي بای غنټه به لګي منټونه به لګي بس محض یو لحظه کې فوري شتي ضرورت نو وحی ته بنیادی طور د کړي چې هغه ته ویل شي الاشاره بسرعه ډیر په تیزه باندې اشاره کول او حکم بیانول دا مخکې بګران و داسې زونه لیکن جدید ساينس دا موږ ته دې په یو لسان کړی او دا الله فضل له کمال له ځکه زمونږ ایمانی پیمانه ډیره کمزورې ده ځکه الله موږ له داسې وسایل راکړل چې پای باندې موږ خپل ایمان ډیر زر ثابتول شو تر الله کرم دی ځکه زمونږ پیمانه خو د صحابه کرامو د ایمانی پیمانه برابر نه راکړه اخو جدا خلک زمونږ خو مرض دی چې موږ وایو موږ دا وخایې چې زه وګینم دا غیر لپاره الله داسې داسې سوزونه راکړل موږ لا چې زمونږ هغه ایمان دا غي په بنیاد مونږ ډېر ښه طریقې سره ثابتو او دا وحی د پاره چې دا کم ملک ملک فرشته ورته مونږ وایو خپل دی وږي انتخاب کړی شو منتخب کړی شو ناغه زبردست طاقتور او ډېر امانتدار وو زبردست طاقتور امانتدار دا د علم د اشاعت لپاره د دین د اشاعت لپاره دا خبره ذهن کې چوي ملائک خټول دي لیکن الله چې د کم ملک انتخاب کړل دی هغه ډیر زبردست ډیر زور اور سورۃ التکویر 81 نمبر سورۃ ده آیت 19 20 21 درې آیت التکویر اذا الشمس کورت چې کوم صورت ده انه لقول رسول کریم په دې آیت سه اشکال راځي هغه اشکالات به ان شاء الله اخري روز باندې حل کوو اوس نو وایو چې کله مونږ دا بنیادی خبره سوخه یو تا دا اخر کې هم حل کوو قران دا الله کلام دی قران د الله گفت دی دلته قران ته قول د رسول کریم ویلی ولې ویلی دی هغه وجه دا بیا وایو اوس نه وایو انه لقول رسول کریم یقینا دا قران دا قول دی گفت دی ویل شوی دی دا غی رسول چې کریم دی قران چې وایي دا صفات ځان کې پیدا کوي لمنه صفات سره تب پیامبرخ پیامبر منه دا قران چې ته کم وره دا بل ترسه ته دې رسول دا ذمہ داری ده دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو آیا زما د طرف نه ورسوي اگر کې یو آیتی مونږ ته استادانه ویل چې دا نه وی چې بلغوا عني ولو حدیثا زما طرف نه ورسوي اگر که یو حدیث د حدیث در رسول حکم نه دی کړی ځکه ډېر لوی علم دی ډېر ګران دی ته قران علم دومره ګران نه دی دا آسان دی خو موږ نه لایق شوی نو موږ نشو کولای بلغوا عني ولو آیا زما طرف نه ورسوي اگر کې روایتي تو رسول جوړي هغه رسول نه چې کہیں ته پیغمبر یا کہیں نبوت دروازه کولو دا نه ته دا پیغام رسې دا امانت دویم دا چې ته به کریم ستا اخلاق به سمي ستا عادتونه به هم سمي ستا عقیده به هم سمي ته به شوم نیخ ته به سخي کبایر صغایرونه به ځان ساتلو کوشش کوي ځکه الله چې د لپاره د کم ملک انتخاب کړي نه رسول له معزز بلات ذی قوت طاقت ور ده جسمانی طاقت هم ضروری دی جسمانی طاقت چې وینې انسان بوزدل نه په دې وجه نه کوشش بدا کی چې انسان طاقتوري مضبوطی دی لپاره چې څه مشکل راځي چې دا برداشت کولی شي عند ذل عرش مکین د عرش والا سره د عرش والا سره الله تعالی عرش ویګنه الله عرش والا مکین دا خوا کې دی نږدې دی هغه ته او مطاعن دا خبره منل کېږي ثم امین بیا ماندارم دی خلق د چا خبره منی ستا په خیال خلق دا چا خبره منی چا کې امانتداري موجودي چا کې چا امانتداري نه خلق دا خبره نه مني دا یو عام آیت ته تخکاری لیکن کم ملک چې الله غل وحی ورکین او دا وضاحت دی مونږ ته مونږ وايي سند د حدیث د پاره او سند د قران د پاره ضروری دی دا اسناد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران چا خود لري خبره سي نه خلکو قران ویلې نه کويږي نه په خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران الله خو دلې رست برازي لیکن میاس کې واسطه سوکو میاس کې واسطه جبرئیل امین علیه السلام داغه جبرئیل او صاف تاول استل چې د انتخاب الله کړو دا کریم او قوت والو دا الله پنیز باندې هغه ته ډېر نږدې رې متاد ملائکه منی امانتدار هم ده چې کله حدیث بیانوي نو پای کې هم پکار داري چې دا هر هر راوي سي سقيخ دا چې حدیث ته بیان کړ دروغجن راوي دی ته ویرا حدیث خو دی چې راوي دروغجن دی حدیث پاتې نه شو دا حدیث واغې ته پدې وجه وي چې خلک نسبت پیغمبر تکړه نو محدثین هغه ته مجازن او اجدا حدیث ته موضوع حدیث نه ته کله مونږ دا حدیث موضوع دی مطلب دا چې نسبت ته رسول الله تکه نو دا موږ نسبت منو نه رسو دته دا نسبت د حدیث دا مجازن کیږي حقیقت کې چا چې درو ویلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ا حدیث نه لې سره حدیث خدا د اسناد کمال لخ قران مجید الله کلام دی د چا په ذریعه راولېګو د یو رسول کریم په ذریعه راولېګو هغه رسول چې قران مجید باغه ته روح الامین وی لکه سورته الشعراء کې وګور آیت 193 روح الامین او سورته النحل کې 102 آیت کې باغه ته وی روح القدس سورته الشعراء شپږشتم سورته ده او سورته النحل شپږم سورته ده شعراء کې 193 او سورته النحل کې آیت 102 دا روح الامین دی روح القدس دی دا یو دلالت کوي دا په دیانت دارې ادویم دلالت کوي دا په اعمالو محدثین وی یو سره چې به مروت وي د مروت خلاف کارونه کوي دا غسړي روایت بنشي راست به مروت سړی هغه چاته وي چې هغه د خپل میلمه خیال نه ساتي شومي خوراک سکاک چاله نه ورګي بدی آنت وي دا به مروته ده او دا روح القدس پاغه دلالت کوي چې دا با مروته ده پاکیزه روح ده او روح الامین ده کمه زیاته نه کوي الله چې سویلی هغه بلا کم او کاست ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفات بزان کې پیدا کول بګاری امانتداری به پکاري کم علم چې راشي ناغه علم داغه به خیال ساتل بګاری خیال په دې ساتل شي چې انسان با د بد اخلاقۍ نه یو طرف ته دیوا دروغجن نه د کې به مروت او غیرت موجودی دیوا امانتدار هونی دا درې منکته دا د قران مجید نزول سره د تعلق دی سلورم دا چې کوم وحی راتلا د کم ملک په ذریعہ باندې راتلا اخو تعال لستو چې هغه ډېر قویو ډېر طاقت والو لیکن الله رب العزت هغه आवाज نه پرېخه د دې لپاره چې خلکو ته یقین راشي چې او دا رسول د هر لحاظ سره دیانتدار خو دی لیکن الله د دو ملګرتیا کې ډېر شی ملائک د سره کړی چې الله وحی را ورسوي دا سورۃ الجن کې او اشارت کې وختي چې کم تاړو باندې سورۃ راوستلو 72 نو پاره 72 سورۃ کې اوشتم آیت کریم اولله ته دینه مقصد څه شه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې دا خبره ور چول چې او دا وحی دا او بالکل صحیح ده لکه لکه سوچو کې دا سوچ کلا موسی علیہ السلام سره الله کلام کوول څنګه بګلی قران پاغلی کله ده خو موسی علیہ السلام پای څنګه یقین وکړو چې دا الله کلام ده اعتراض دا معتزله دا نور بی دین خلک ډیر زیات کی اوس هم کوي په دې جواب یا د رسول په یقین باندې په دې باندې مونږ نه پویو چې مونږ رسولان نه یو نه څوک چې رسولین په دې باندې هغه پوي شي چې دا د الله کلام دی او کنه دی مونږ په خبرو پویو مثلا مونږ په دې پوه شو چې او دې سړی ته تبه ده مونږ څنګه یقین راځي بعد خبره راځي چې سړی په خله نشي وېست کستا مخ کې یو زرګر تجربه کار وي چې دا سر زر کوټه دی او دا کر دی دا پتا په ویل شي چې ولې دا کر دی ولې دا کوټه دی نشي کولای دا کم خلک چې پوي دی ته مصنوعي سیز جوړ کا پاره ولګه چې میډ ان جرمني چې پوي هغه دا دروغ دي په ور دی اصل څه دلیل دی دا یو انساني علم دی یو انساني سمجھ دی الله هم بیا ول دمر سمجھ ورکړي چې پائے کې هغه پويږي چې دا زما رب کلام دی موږ دې وضاحت پدې نشو کولای چې موږ بیا نه یو زموږ دا تجربه نشته دا باندې خبره جواب نه کیږي ځکه چې هغه شانته علم نه موږ سره او نه موږ پاغه درجه فایز یو د چا سره چې داغه تعلق الله رب العزت خپل پیغمبر داغه د یقین خاص کولو د پاره ملائک ولګي خو بار کې زموږ صرف دینه دا ثابت ولې چې جبرئیل امین به आवाज نه و د دې وجه نه هغه حدیث چې په کې دا لیکلي چې د آیت سره دومره ملائک نازل شو یا دې سره دومره زره ملائک شو یا د سورۃ الانعام په باره کې روایت راځي هغه اکثر او بیشتر یا ضعیف دي یا منکر دي یا موضوع دي اخو هر هر آیت سره د قران د دې تشریح مطابق یو رصد راځي یو جته راځي جبريل یوازې وحی نه وروړي قران کې خپل غور کوي سوچو کې بګي دا قران قطعي نشته په دې باب کې د مزید تفصیل څه ضرورت نشته پنځمه خبره دا را چې په کم رسول باندې قران مجید نازل کړي شو دا رسول څنګه و ازما ستا په شان بندو نه قران مجید دا په جنګلو گئی دا خبره زده کوي عقلی لحاظ سره مصابه ده چې ته یو سیس ثابتې د قران نه ثابت کړ هغه پسې دویم نمبر د احادیث نبویه دی ولاغه نه ثابتو خپل ځان عقلی خبره مکوي دا عقلی تجربات کله کله غلط شي بیا وتعالى چل نه درځي نس نه ثابت وا چې چونکه دې باب کې دا نسته لہذا خپل عقل یو طرف تګه وین کنتم او کچریه تاسو فی ریبن پشک کې مما دا غسنا نزلنا علی عبدنا چې نازل کړي دی هغه مونږه په خپل بند باندې دا قران تعالی ذهن جوړي چې مونږ ته علاوه هي ورکړل دا هغه زمونږ عبادت هغه زمونږ بندو اوس کله چې مونږ وایو فلانه د الله بنده دی دا ټول الله بندگان دي موږ د چا بندگان یو موږ ټول د الله بندگان یو لیکن یو داسې سړی هم شته چې الله د هغه په باره کې وي دا زما بنده دی یې ته خصوصیت وایي یې ته اضافت تشریفي وایي اضافت تشریفي مونږ ټول د الله بندگان یو لیکن انبیای کرام علیهم السلام د الله خاص بندگان دي سورۃ الرحمن کې ورسره راځي وعباد الرحمن الذين يمشون دا الله خاص بندگان هغه دي د رحمان چې په ځمکه باندې داسې جون تیری اټول الله بندگان دي خدای ته اضافت تشریفی وایي مثلا راشي بیت الله دا کوم چې ملاحده نه غي دا الله کور ولې الله په کور کې اوسي دا سوالات چې د خلکو ذهن کې کله وای ناقۃ الله دا الله خو ولې الله په خسوري څنګه زمون خلک سوې دله داخلو خلوال دلیل نه ده داغه پویول پکار دی عربی کې دیته وی اضافت تشریفی دا خاص کور دی مثلا مونږ وای جمعهتون د الله کورون دی بیوت الله ته دې به احترام کې هغه احترام کم چې د الله کول شي د الله احترام او عزت کې دا غد کور به عزت کې دا کور څه مطلب دا کور دا په اذن باندې جوړ کړی شوی دی دې په خیال ساتل پکار شي کعبۃ الله مونږ وایي دا اضافت تشریفی دی الله تعالی کعبه ضرورت نشته لیکن دا داغه د خلکو د پاره یو مرکز جوړ کړی دی ځکه ته کعبۃ الله وایي سمودیان لچ الله کما نخور کوي ایتناقت الله وی دا الله وخه الله په خپل خاص قدرت جوړ کړی دا هغه دا چې د ګټې نه پیدا کړی ګټه کې دنه دا خو مونږ اوس وینو تاسو به وینئ چې خلک چې کوم نه کانه مات کینو پکې چنجي دنه یو ورکوټي چنجي ممکن ده لیکن هغه ته ناقت الله په دی وجوي چې هغه الله د ګټې د مینځ نه پیدا کړی دا ګټې نه وخت جوړیږي یا تیوخه پیدا کیږي عمومي طور نه لیکن دا الله خپل خاص قدرت خي په دې وجه هغه نسبت الله ته کوي ناقت الله ورته وي په دې لپاره اصطلاحي لفظ دی اضافت تشریفي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول که مؤمنان دي او که غیر مؤمن دا ټول د الله بندگان دي لیکن رسول الله تعالی عبد ناوي خپل بنده باندې دا اضافت تشریفی دی رسول سا عام انسان نه دی انسان دی لیکن عام انسان نه دی دا مسله وخت طلب دا خپل ځای کې مونږ وایو خو دومره زده کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ماشومو خانه کعبه نړیدلې و مشرانو خانه کعبه جوړولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوموالي په حال کې ګټه براغستا په وګ باندې او کعبه ته وروړه مشران ورته ویل ک ته خپل لنګ پرانه دی کنه ادا په وګ باندې کې دی نو ستا وګ باندې خوږي غټه وروړه خیر دی خپل وګي حفاظت موګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه لنګ پرانه بهوشي پراله دا خصوصیت ده زموږ واړه خو لس لس کال وو په خاله دولس لس کال به پرتګ وګرځیدل وسم د باندې خلق دا فیشن دی ډېر مودې پورې به پرتګ ګرځي دا کمال نه دی دا عیب دی ماشومانو کې د ماشوموالي نه د پرددارې سيزونه چول بګاري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هوش کې راغی نه دا غبل ساواز نو بلکې دا چې زاری زاری مال خپل لنګ راکې مال خپل لنګ راکې دا حفاظت ته د الله چې د خپل رسول کې د بچپنې نه عبادت دی لیکن هغه د الله خاص بنده دی عبدیت نه نوځي مونږه قاعده کې وایو اشهد ان محمدن رسول ورستو وایو عبدیت مخ کې وایو محمد صلی الله علیه وسلم گواہی زدا کوم چې هغه د الله بنده دی ادویم تو به صورت مې مثله تاسو پیش کړئ یو صورت د په مثل د مثلیت کې هم باز کو چې مثل نه څه مطلب دی الفاظ مراد دي کنه یو داسې ټوکړه مراد ده چې هغه ګران نگران مزامین ډېر په خفصاحت بلاغت کې په ډېرو پاکیزه الفاظو کې خلقو ته پیش کړي خلکو چې څه پیش کړی یا خدای الله د کلام مقابله نو الفیل او ملفیل او ما ادراک ملفیل دا قرآن مقابله پګران دي دوه درې ټکی ولګي موږ قرآن مقابله وکړو اتی او اتی سي او تا د سپت راځي اتی سره دغه څه دي دې پوری هو ماشوم مخان دي چې دا قرآن مقابله نشي کېدای قرآن خو جالته وی علام تراک کیف فعل ربک باصحاب الفیل یا څومره تاریخي واقعا قران پاره ورکوټه جمله کې راوست حالات څنګه بیان کړ علم ترا کیف فعل او الله داغي کې تدلیل کې وانه چو توای نه کړو بار کې قران چې پچا نازلېږي هغه د الله خاص بنده دی دا هغه یو دلیل دی دا هغه بنده نوم سره دی دا وضاحتونه پدې کې چې دا ته معلوم شي چې قران نن هغه واحد کتاب دی په دنیا کې چې دا آسماني کتاب دی بل آسمانی کتاب نن پر ازمګه نشته دا اسه غپ نه لګو دا قرآن نه تا ته ثابت اس کتاب تورات یا زبور یا انجیل دا کم چې موجود دي په کې دا جمله نشته ده چې دا د الله کلام نه په فلان کې نازل شوی دا قتل غواړي چو ګورې تا دا باندې ولې رم خلق نه ګوري پابندې دی به پابندې دا چې عمر رضی الله عنه تورات لوستو سار ما ته یو کلیپ چارو لګی کوم دا کیسه یې لیکه تورات یې لوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چولی نو قارن ورته اورته فرمایل چې ته زه موجود یم او ته دالو لیک بیا فرمایل که تاسو کې موسی ولې غلې شنا و زما اتباع کوي دی حدیث سره زموږ داخله کې ډېر نخري وي دا حدیث بنیادی طور د مسند احمد حدیث دی ابن حجر اسقلانی دا حدیث لیکل دی بیا لیکي دا حدیث منسوخ دی ولې منسوخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عمر په آخر کې چې غزوات نه بیغه بشنو زید بن ثابت رضی الله عنه ته ویل چې لړ شاته دو يهوديانو د نصرانيانو کتابونه اولولا داغي خط زکا او موږ ته داغي علوم خو چې ویلي دا حدیث زم علماء ته نه معلوم حال ایرا صحیح بخاری حدیث بیا ابن حجر اسقلانی وی چې اوسړی عالم دی او د عیسایت مروجه تنقید کوي یا د نصرانیت تنقید کوي دا په کوم بنیاد دی چې کتاب یې نه لوسته ته چا درای وسه تنقید وکړي د کم خلک چې اهل علم دی غیره خلستل بګار دي چې هغه نه لوسته دی واسه انګا بنګا جنگ یو سړي تر نو آیت تسلیث څه دوی پای نه پوي ویل لوی خلک په نه پوي او کا تا ته دلیل پیش کی بیا وسه ګډ وډ وشي ګډ وډې کې وسنګا تا ته وی ګوره زمونږ دې کوپړې کې مازغري دې مزغو ته دا پته را چې موږ مازغو یو ا مختصر جمله ده دې مزغو ته دا پته را چې موږ مازغو یو نو مازغو دا د علم عالم ده دا عالم هم شو او دا معلوم هم شو سیز یو ده تسلیس راغی وګه دې جواب څنګه راغی دلیل دی بنیادی دی غټ غټ خلک حیران کړل چې یو دماغ دی هغه دماغ اعلی د علم هم دا هغه دماغ عالمان هم دی هغه دماغ معلوم هم دی دا تسلیث د ټرینټی دلیل دی ای چاته وای आवाज څنګه بنګا جنگي ډېر آسان جواب دی د شرک څه دلیل نه دا غواسه محض جواخر د تا زبانی طور اعداد شمار د دقیق دعوی دوګه کوي دغه څه دلیل نه کم دماغ چې اعلی د علم دا کم دماغ چې عالمان دي کم چې معلوم دي دا ټول یو دي کنه یو صفات لري شو ان دماغ خو یو دی وجود یو دی دا غي صفاتونه درې شو تاسو چې کوم تسلیث وای دوی هدا زوات درې وای یعنی یو الہ تاسو وای چې عیسی علیه بل الہ وای چې الله دې بل الہ وای چې مریم نو ذاتونه درې شو دا دلیل تاسو داوی سره پشان نه دی ځکه دلته یو دماغ دی هغه دماغ عالم هم دی هغه معلوم هم دی هغه اعلی د علم هم ده دا دلیل د ټرینیټی نه ده دا تسلیث دلیل نه ده ته مونږ ته دا ثابت کړه چې او عالم دماغ جدا دی معلوم دماغ جدا دی اعلی د علم دماغ جدا دی نبی وداستا تسلیث نه لیچ دا دوکې گئی مطالعه قران ته په هوا چاپ شوی او سورۃ الفاتحه کې اګه دا مالی کله دې پوره دی دا استدلال غي د بسم الله الرحمن الرحیم نوم دی چې تاسو په کلمه طیبه کې درې خدایان منئ وې موږ یو منو په صفات دي کم الله هغه چې موږ وایو نه هغه رحمان هم دی هغه رحیم هم دی ذات یو دی هغه اوصاف ډیر دي موږ دا نه وایو چې الله ځان لرب دی رحمان ځان لرب دی رحیم ځان لرب دی دا دوکي کوي په دې وجه نه دای کتاب لستل پکار دی اهل علم له خو خامخا لستل پکار دی کم خلک د قران درس او تدریس کې غیله لستل پکار دی چې داغه په نظریاتو باندې سره پورا گرفت وږي تاسو چې ګرځي خوا کې ده نه کې یو جملې لګلی چې تاسو ته مینې ضرورت دی دلته تاسو ته مینه ملاوي دا بازار یو ډېر ساده جمله ده لیکن دې کې چې کم زهر ډک دي کنه دا احساس بتا تعالی کیږي چې دا غمینو پیژنې هغه مینه دارا چې ته جبرائیل ته دارنګ عیسی علیه السلام ته مریم ته او الله ته هغه حقونه ورکا کوم چې الله له ورکه تا ته امینه ملو شي د سشي ته جهنم دا ډېر خيسته خيسته جمله غیلي کله وای تا ته د یو داسې راهنما ضرورت دی چې هغه ستاره پر ځان قرباني کړی موږ د پاره چا ځان قرباني کړی وي سیدنا عیسی علی السلام ځان قربان کړی وي او چې ځان قربان کړ موږ د ګنا نه هغه پاک کړی نو په دې وجہ که موږ هغه طرف وای نو دا خیر دی قرآن باندې تغلید کوي چې نه نه ما قتلوا وما صلبوا عیسی نه چا قتل کړي نه په سولې خیر دی درو وایي دا زمونږ یې چاپیر دا سوزونه لیکل کی اخباراتو کې لیکل کی چې کدا سو جنت تتل غواړي نو زمونږه تورات زبور انجیل صحائف اولوله زمونږ د نوې تعلیم یافته غریبان خو پویږي نه نو دې زر خط لګي ای ورته مف پړاک باندې سوزونه راولي دلته ستا جمعات کې موز کې سوزونه غلولي دغه عقیده بربادي چې تاسو کې مولا صاحب لسنور دي ولایت ته کافر خلک د خپل چا پیر چل نزان خبرې چې زمونږ غیر چا پیر سګي مسلمانانو باندې کمه کمه حمله کی ته دیو جنا اهل علم لا بیداری پکار دا دی دی ویخي بیدار دی علمی طور ته بیدار دی دا زمونږ رسول دا الله بندره لیکن دا خاص بندره ته دې باندې نوم سره سورته محمد په نوم باندې یو سورته ده صلی الله علیه وسلم سورته محمد داغه 47 نمبر ده یعنی د سورته نمبر ده 47 باغه 47 سورته کې دویم آیت وګورئ چې قران مجید تعارف د زمونږ د پیغمبر څنګه کوي دا آیتونه ټول تاسو ته معلوم دي لیکن په دې ترتیب دا تاسو جمع کړی دي ما جمع کړی چا سره چې وی علوم القرآن دا باز دا غیر رڼا کوم علوم القرآن جلد اول کې پنځم یا شپږم باب به تعارف قرآن په نوم باندې د قرآن مجید تعارف د قرآن نو کې موږ هغه چې القرآن کلام الله فلان فلان فلان او د اصولیان تعریف ده آکه سان چې ایمان راوړل دي نیک اعمال کړی دي او ایمان راوړل دي پاګه سوچ نازل کړی شي دي په محمد باندې صلی الله علیه وسلم دا هغه رسول تذکرہ وکړه موږ ته او دا کتاب څنګه له حق دی دی رب د طرف نه الله باری جی د دینا د دی گناهنا واصلح اعمالهم واصلح بالهم الله باری دی حالات قران تصنیف نه دی قران د الله کلام دی تصنیف مخلوق دی او کلام الله مخلوق نه خپل جملو ته د قران باره کې چې سوای یا د حدیث باره کې سوای هغه ته سوچ کوي قران د الله تصنیف نه دی ما د لوی لوی مقررین اوریدلی چې قران د الله تصنیف دی تصنیف یا مصنف کېدل دا د مخلوق والی دلیل دی قران مخلوق نه دی په دې باندې یو لوی امام امام احمد رحمه الله دا ان شاء الله راغ ذکر و مونږ کو دا بحث چې کله ختمو په دې خو هغه په خپل ضعیف وجود باندې کوړې خړلې دي چې قران دا تصنیف نه دی قران مخلوق نه دی دا د الله کلام دی دا الله کلام دا الله صفت ته او دا الله صفت مخلوق نه دی خلق په دې جګړه نه پوهیږي دا څنګه جګړه ده د هارون رشید زامن دی مامون او امین دغه د امین او رشید چې دا ډېر بدتمیز و د د په زمانه کې د منطقي علمونه د یونان علمونه عربه ته راغلو او دا غزینا زمون په قاعده باندې حمله شروع شو دا نن چې مونږ کوم غندونو کې اخته یو په مدرسو کې هم علم الکلام په نوم باندې کوم شی پڑھاوي خالص دلال گمراهي دا دا هغه وخت شروع شو دی ودا ویل چې قران دا الله کلام نه دی قران ها دا دا الله کلام نه لیکن کلام دا الله دی په نس مخلوق دی په ناظرې مګړي دی ودا ان شاء الله ذکر کوم او کوم موقع ملو شو نه غیلا چا څه شکل ورکړی تمثيلي او استاد مخ کې وخم دا مناظره به څنګه کېده ابن ابي دواد دا یو ډېر بدعتي سړی دی ابن ابي دواد دال و الف دال دواد باندې خلک نه پیژني هغه ورته ابن ابي داود وایي بیا دا وی چې ابن ابي داود معتزلي اصلاح کوي د الفاظو اصلاح کوي او سلام پیژني ابن ابي دواد هغه د امین د استراستو په دی باب او چې کله به عالم راغی دا ورته ویل قران شی دی کنه دی په قران د شی اطلاقی کنه کی او کی دا ویل قران کې لیکل دي چې الله خالق کل شی الله سره خالق د هر یو سیز دی په دې وجه قران دا د الله کلام نه دی بلکې دا الله د خالق دی چې کله الله خالق دی دا مخلوق شي ول امام احمد جواب پسو منطقي جوابونه نه دا ورستو خلکو دا له ذهني لیوانتوب کتره د منطقي جواب وایي جواب هغه کوم چې قران خېلی خو د امام احمد تپوس دا چې دا تکمه معنی کې دا معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم و او جی معلوم و هغه چا تکړه ده خودلې ده نه جی نه ده خودلې دا هو نقل خې کنه چاو دا الله رسول فلانی دی ویلي دي یا فلانی صحابي ویلي چاو قران چې کوم دی دا مخلوق دی نه پیغمبر ویلی نه صحابي لی تا ته کوم ځای نه معلوم شو اونمال ته خبره کړو وکړه تاسو ته یادی چې د قران او سنت باغ تعبیر کو کوم چې صحابه وکړه الله یې وګمراه ختمي د قران او سنت هغه تعبیر مګو کوم چې اوسنه خلک پیدا کړ تا نور خټو کې د خلیخ هغه چې سوال لای چې کله یو تعبیر نه پیغمبر کړی نه صحابه کرامو کړی ته رقم نه راګه سره ولو منم داغه امین دوی دا یو جواب شو جواب نه ور دی اغلی بیا بل تاسو کوي چې پالا باندې استعمال د شی کې دی شي عقلن کې نشي کېږي کې دی شي نو قران مجید چې دا فرمایي چې هر یو سیز دا به فنا کی مستاسه خیال لې الله و فنا کی دا مختصر دا غو بشمیر کلونو د مناظرو دا نه چور زیات خبره دغه شان مناظره امام شافعی رحم الله سره شوی لیکن زمون خلک هغه یو خاص ذهن جوړی چې مونږ جدي امام ابو حنیفه مقلدین یو په دې وجه د بل امام ذکر باندې کوي به ته ډېر دډن چیند خیر نه جوړ کا اله کولاو شدا ټول زمونږ امامان دي که احمد دې که مالک دې که شافعي دې که ابو حنیفه دې رحمهم الله تعالی دا ټول زمونږ امامان دي ٹھیک دی چې زمونږ اکثری اتباع د امام حنیفه کو خدا نورم زمونږ امامان دي موږ عامه تداخلي زما د امام سره آیا د پدې شي دا ټول زمونږ امامان دي دغه تقسیم مګو بار کې امام احمد رحمت الله تعالی علیه په دی باندې وهل خلل دي ډېر لوی لوی داسې خلق دی اصول حدیث کې مونږ خیو زمایو عنوان نه دی باندې چې امام احمد رحمه الله سره بشمیر خلقو په دې فتنه کې وهل خړل ټکول امام احمد سره ډیر کم خلق دی امام یحیی ابن معین غوند سره هغه د کوړې ته نه ټینګي هغه اقرار وکړي د بادشاہ په مخ کې چې قرآن مخلوق دی دا ښه چې نن زمانه علمانو کدی وی یحیی ابن معین ته پدې نه څه ویلو یو بنی آدم چې د خپل ځان د حفاظت لپاره خلاف اسلام څخه خبرو کې نو قران هغه کې اجازه ورکړل ده په دې وجه هغه ائمه دغه سہولت نه फायदा واغستا ځان له ټکول نه بچ لیکن امام احمد داغي نړۍ زیات خفه شو او داغي نه روایت نه غستل دا زوت کې ذهن کې واچوي چې کله امام احمد چاته متروک وای دا غي وجہ هغه متروک نه کوم چې محدثین ورته متروک وای ابا قتل غواړي چې دا چرته هغه امام خو نه دی چې هغه فتنه د خلق قران کې د ځان د بچکولو د پاره هغه د قران د خلق قول کړل امام احمد هغه ته متروک ویلی اډه علمي نقطه ده ماغه علما ټول جمع کړی دي چې امام احمد هغه ته متروک ویل دي مینس کې متروک نه دي ادا فتنه د خلق قران د وجه هغه ته هغه متروک وي دا خاص اصطلاح ده د امام احمد بیا چې کله د مامون هغه فتنه ختم شو د امین دی فتنه ختم شو ورستو منصور دی یا نور یا نور رل ناغي بیا فتنه ختم شو امام احمد رحمه الله دا ازادي ملو شو هغه خلک په یو عقیده جمع کو په یو صحیح عقیده باندې په دې وجه هغه ته امام اهل سنت وایي پاکستان کې پسونو امام اهل سنت دي یو ورکوټي جماعت کې تقریر کې هغه امام اهل سنت نه نعوذ بالله من ذلک دا لوی فتنه دي امام احمد خلق په یو عقیده جمع کړو په یو صحیح عقیده ځکه هغه امام د اهل سنت دی دلته واجب خلق دی خلق په باطل عقیده یو ځای کړی هغه ته امام اهل سنت وایي غلط استعمال د الفاظ وکړي تاسو زموږ د مجالس وګي ته شیخ القرآن د لفظ ډېر غلط استعمال کی دا مکوي شیخ هغه چاته وی چې هغه په یو فن کې بډا شي بچپنې نه واره تر بوډاپې پورې د یو سیس خدمت کړي نه ته شیخ وي اروي دا ماشوم لګي چرته یو دوره د قران کړي هغه شیخ القران شي د نمونه خلق هتک نه کوي اره سخت غلطی ده درګي شیخ الحدیث ما ډېر خلک وګدل مشکات المساوی پڑھاوی هم شیخ الحدیث شیخ الحدیث هغه چاته وي اصطلاح کې چا صحیح بخاری پڑھاوي صحیح مسلم چې څوک پڑھاوي غته اصطلاح کې شیخ الحدیث نه وي دا بلا کار جوړ شوی دی خلکو موږ ډېر کار جوړ کړ قران دا سمجھ نه موږ اخوا گئی ارزه وطن قید کې چې دا غلط دی دا غلط دی دا غلط دی د الفاظ درست استعمال کوي د یو لقب هم صحیح استعمال کوي دلته کې د خبرې مقصد دا چې کوم کتاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو نو دا د هغه لپاره یو کافی خبره وا چې هغه دا ویلې وی چې دا کتاب زما دی د عزت خبره وکنه لیکن دا سو جدا چې قران مجید کې بار بار اعلان دی چې انا انزلناه نحن نزلنا قران الله یې مونږ نازل کړل دی مونږ نازل کړل دی ته دې نه نو د ان دې مانو تم ګوره بعض مشران معنی کې ما نازل کړی دا قران ته جمع صيغه باندې پوي کنه پوي ان نحنو نزلنا الذکر وسمع علی بشک ما نازل کړی دا ذکر دا معنا نه غلطه ده تحریف ده جواب دا کوي خلک چې جی دا خو د توحید خلاف نه ده د الله بندا الله متکبر دی او تکبر دا هغه خاصه ده هغه واحد دی لیکن ځان ته جمع وي زه یوازې هم خبره کوم تا دا اوس د څنګه وایم مونږ وایو که زه وایم تاسو کله خبره کوي مونږ ټول وایو مونږ دا چلو کو مونږ دا چلو کو مونږ دا چلو کو چې کومګه ځان تا یو منفرد سره ځان ته مونږه مونږه مونږه وای الله ځان ته مونږه نشي دا توحید خلاف نه ده دا معنا غلطه ده چې څوک کوي چې ان باندې زو غلطه ده ان نحنو سما چې بشک معنا درکړی دا کیته انا نحنو تاسو ټول مبتدین په دی باندې پويږي چې انا جدا سیز ده نحنو جدا ده معنا جمع سره غوا نو کاله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قران ته خپل قران ویلې خپل تصنیف ویلې دا داغه لپاره ډېر د عزت خبره وه لیکن د دې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم قران ته زما کتاب نه وي ولې دا الله کتاب دی دا یو بحث مستقل چې قران مجید الله نازل کړی دی د رسول الله صلی الله سیدنا جبرئیل په واسطه باندې چې هغه جبرئیل او هغه امین او روح القدس او روح الامین او دا اوس په خلکو کې میګه نه لوی عالم یې نو سره روح الامین موري سره اوس کدا پوسټر کې چا دا جایز ده چې مخلوق لمونګه داغه جبرائیل نوم ورکو چې الله داغه لپاره دا نوم استعمالي د نور ملائکه لپاره نه استعمالي بیا داغه تر جواب نور څه نه ما سیوا دې چې په خپل علم مولا ده وی مولا ده کې نانو غلط ده دا د جبرائیل خصوصیت عجیب و غریب خبر دی دا نه کی څوک چې خپل جون د قران مطابق وي بلکې قران د خلکو تابع کوي قران د خلکو تابع کوي ما قران پسې روان شي دا یو بحث څه زمونږ دې مقصد دا چې تا ته د قران باره کې بنیادی معلومات کوشي چې قران راغې د کم زینا او بیا څنګه نازل تفصیل کو ورستو دا بنیاد دی اوس دې بنیاد پسې دویم زمونږ عنوان دی نازل کرنے والا کون ته صورتونه ابتدا چې کم کم زین کیږي کنه نه کې دا قسمه سوزونه ډیر موجود دي دا زده کې اوس هر یو صورت چې ته ګورې نه کې و قران نسبت الله ځان ته ګړي اکثر آیتونو کې چې کم صداقت قران نه شروع کیږي تصدیق قران نو دا غي آیتونو اول اول کې والله نسبت ځان ته کوي سورته هود لومبنه آیت هود یو لسم سورته په دې ته توجه ورکول پکار دي دا سيزونه د مور خېټه کې نه زدګي دا مهنت غواړي په خوب هم کار نه کیږي خېټه کم ساده خالی ساده الله به تاسو د دین خدمت کول شي چې خېټه سو غړی کنه داغه د دین خدمت نشي کول هغه اکثر منکر حدیث هم شي خېټه کې څه شي کم ساده ما روټه نه خوړلې ده اوس تاسو خوړلې ده وتا له خوب درځي دا سيزونه دالک چې کم سره کم فن حاصلینو دا غي هغه لپاره بنیادی آداب زده کول پکاري دا ملزان والے چې ملزان جنگي کنه نه اوږي کوي الګ خجنګي چغي الګ مرز چې ته موړ کې دا ججورو پړسي چا به اله پټکه وي هغه ورځي دا علمی سوزونه د لپاره د سو سوزونو ضرورت دی یو دا چې قلت الطعام قلت الكلام او قلت المنام ادرې سوزونه دي خوراک کم کړه ته کمې او خوب هم کم زموږ د خلکو پټې غوندې عقل وي وسره پټې علم د سار تر ماخه ولګي قلت د کلام وګخ د خوب هم کمې او کې او قلت د طعام خوراک کم کوي دا مطلب نه چې بالکل مګوا اصول لای چې سړی ټول روز خوراک کوي خلګ لګ دی یو دانه له خلګ واجی بس پدې گزار دانه چې شل ځای دی ډوډۍ خولې شي په یو وخت دا اصول دی راز دغه دینه بغیر حافظه نه سمي دویم دا چې انسان د ګناهونو کم کی امام شافعی استاد دی وکیه کم شوافی چې نه غی ته دا شعر چې کوم ځای اندار ته دروغجن ښکاری دا صحیح دی دا حدیث دا شعر صحیح دی امام وکیل امام شافعی استاد دی ما په دې آرټیکل لیکل دی تاسو مخه لبرا شي ان شاء الله هغه وی شکاوت الی وکین سو حفظی ما امام وکی ته وې زما حافظه خراب ده شی یاد نه پاتې کیږي فاوصانی الی ترک المعاصی هغه ما ته وصیت وکړ چې ګناونه پرې راغله بنی آدم چې ګناهونه کوي داغه حافظه کمزوري ده بیا مفصل بیان کړی شي دی ملذن حکیم خبیر ته حکیم خبیر ذات د طرف دا چې رقم ذات کی دا د ناغه سره هغه حکیم دی خبیر دی د حکیم ذات کتاب دی دا کلام دی نه دا د حکمت نه ډکی د د خبير ذات کتاب دی نه دا ول اخبار نه ډکی دغه بشمیره واقعات کته ته پیژنګلوم کوي خدا سو جرا چې قران دلته نه وی چې ملت الحکیم و خبیرن دا ما سودن چې کوم ماشومان سبق وی کړ د دریش په مخ کې داسې آیت تل تراغلو ما ته وضاحت کړو کله چې راهي سوم بوکمن اومیان نو سمانه وای چې کان دی او چاړاګان دی وړاندې څنګه وو نشته کوم نه پکې او راځي کان دي چاړاګان دي لاندې دي دغه بلاغت څه نقطه ده دغه نقطه دا چې داسې اوصاف د وو نه بغیر راشي ته دې مطلب دا چې دا ټول اوصاف پر موصوف کې ایټ ټایم موجود دي دغه حکمت دغه ترجمه چې کې په داسې انداز وکړه و او پکې دا نه مو وای کنه زموږ ټول خلک به سمانه کی السمیع العلیم اوریدون کې دی او پوهه دا او پکې څه معنی او غلطه اوریدون کې دی پوهه دی ته چې لیکل کې نه کې ول تا ماو کی خلک وړاون نه معنی کې او مو آیا و او خدا و معنی ده او خو بګی نشته دا له بلاغت انداز دی د قران مجید دا الله صفات چې څومره بیانې قران هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور ته څه معنی کوي هغه الله خالق دی او بارئ دی او مصور دی الله وی دا ټول صفات ما کې په یو ټایم موجود دي که مخلوق نو نو الله خالق دا ځکه دې ته بولم خو خیاران پرې کوي کله چې مخلوق نو نه الله خالق وګنو وو مناطقه بسو علم کلام ولا دز دوزې جوړلی الله کې صفت د خلق موجود وو که مخلوق وګنو نو قران بلاغت چې سړی ځکه دا ټول معنی ختم شي دا ټول صفات الله کې ټایم موجود دي الله حکیم دی خبیر دی نازل کړي شوی دی په نازلولو دا غزاد نه چې پیدا کړی دی اسمان نه اوسم کې لیکن میاس کې واو وګنا خلق الارض وخلق السماوات پیدا کړی دی اسمان نازم کې العلا وجد وجد الرحمن والعرش استوا رحمان نے پارش استوا کړي عرش استوا خپل ځای کې وای دلته الله وصف وګورنم الرحمن حاکم ذات چې حکیم او خبیر او دا ذات رحمان هم دی د آیتونو کې یو خاص ترتیب د وجه نامه جمع کړی دی که سړی حکمت زده کوي دا الله د کتاب نه زده کوي حکمت به معنی ډاکټري نه حکمت معنی د دینی دینی او خيارتوب دینی او خيارتوب قران کې راځي یو سړی کزان خبرول غواړي د بنی اسرائیل د واقعاتو نه دا دې په بی بنیاد اسرایلی روایتو کې نه ګوري دا قرآن کې ګوري یو سره کزان د الله د رحمت مستحق کوي نو د رحمان کتاب دی وګوري د رحمان کلام دی وګوري الرحمن د بیا درې مګورا سورۃ الزمر 39 سورۃ زمر مونږ وایو زمر کو زمر میم زبر ده قران مجید چال ته وای نو سوئی جمع بکریشی متقیان الال جنتی زمرا ک زمرا دالته زمرا وی خو چې نو مې اخلي صورت زمر ورته صورت الزمر صورت الزمر آ صورت چاہے کہ قران مجید کې صرف سورۃ السجده سره حامیم دی سورۃ حامیم السجده هغه ته موږ بلاغو دغلی دا مکه راغلته اوس سورۃ المؤمن قران لیکل حامیم مؤمن ورته نه وایي سورۃ المؤمن دلته کې په حوامیم کې دا ټیک د حوامیم دی دغه اختلاف نشته لیکن قران مجید کې تاسو چوغوره د سورۃ نوم نو حامیمی صرف سجدی سره لیکل دی مؤمن سره حامیم نشته دی شورا زخرف زخرف دخان جاسی احقاف دې سره حامیم نشته دې سره مو آیا قرآن د رسم عثماني اتباع وکړي ته رسم عثماني وایي رسم عثماني ورته خي بیا بدل روز ان شاء الله چې سیدنا عثمان قرآن څنګه جمع کړو په داګه جمع کولو څه مطلب وو په دار صورتونو نمونه داګه زمانه نه دي په دې اجماع ده د اجماع خلاف چې کینا د سوې خلک احکام نه بیانو بیا خپه شي خلک د مشرانو خیال نه دی خیال یې نه نو غلطه کې اتباع مکو کنه ولې غلطه کې اتباع کې دا غلطی دا غیلی کلی الله دې معاف کړي لیکن رسم عثماني کې دانش ته رسم عثماني کې اتباع لازم ده په دې اجماع د صحابه کرامو چې کله رسم عثماني کې قران ولي کلی شو دا نور قران نه شو اټول د تاریخ معلوم دی موږ وو خو چې اول هغه په مبرد وال سوان چې ورته وای تاسو په سوان یې سوان کړل او غټ کاغذ وګنه د بیز غتو باندې وی لیکه په پانو به لیکه د اونو په ټکلو به لیکه په اډو کې به لیکه ناول هغه سوان کړل قرآنیت یې راغې ختم کړ پرې خلک نه پوهیږي له تندر پر راځي ته وې سوځونه خلک بیا حراق المصاحف عثمان قرآن نه سوځولې عثمان کما کله نو راوسنه خلک کما کله هغه اول سوان کړل مې برد باندې وال زه به خیم ته حواله ده ان شاء الله هغه نرستو چې قرانیت دا غي ختم شو هغه وسوځو اجماع پس شي شو هغه مصحف چې کوم عثمان رضی الله عنه جمع کړو هغه دا مصحف په دې مصحف کې چې تو ګورې نو سیوا د حمیم سجدنا بل سره حمیم نه نو چې موږ د خلاف کو د اجماع صاحبو خلاف کو ٹھیک بھائی دا کبل چا کړه تاسو په هیڅ فټ کو چې یتوی غیر سبیل المؤمنین نو ولی ما تولا ونصلی جهنم وسات مسیره دا غلط دی تحقیقی قران وای تحقیقی حدیث وای نامه فلانه وای فلانه وای فلانه بر سر زمین حقایق ته سړي هغه وای دا بر سر زمین حقیقت ده دیو جن موږ وایي چې ته دا مو چې بقره کې لیکلي دي سورۃ البقره کې لیکلي بقره څه ته وایي غوا کې لیکلي انعام کې آیت ده ډنګرو کې آیت ده لکه شرم وکي خلک سورۃ الانعام وی کنه سړی غلط شی دی دا مطلب نه دی چې ته پوهیږي ته غلطه باوجود دا اتباع شروع دا غنه بار چې سي هغه ټیک نه یا غلطي اصول لري پون تاسو دلایل د شریعت وی علما او تاسو ته هلګ دلایل د شریعت سوی سلور عبدالحان موزه هم تاسو هو چې اجماع حجتي مطلب تاسو حجت نه منه دا ټول انعام انعام بګوي انعام کې لګلي بقره کې لګلي نه په بقره کې لګل کېږي نه په انعام کې کېږي په سورۃ الانعام کې کېږي په سورۃ البقره کې بخاری کې لګلي دا غلطه اهل علم سره خوند نه کوي علما ول خپل جواب سمول پګاري دا کوم صورتونو چې ما نمونه واستل صورت الزمر تاسو اورئ کې سټه موره لایوم چې کوم اورئ نه به زمر نه وي ابا زمور وي تمیم به پیخو دا ښکارا غل دی لحن جلی ده لحن جلی نه ځان ساتي غلط الله دې عزیز دې او حکیم دې حکیم هغه ذات ته وی چا کې او خيارتوب موجودي دا عام اصطلاح کې چې موږ فلانه حکیم نه حکیم به معنی طبيب ډاکټر پویا دې لپاره صحیح لفظ طبيب دی ایا مستقل باس ته ابن قیم رحم الله لیکل دی په زاد المعاد کې چې کله یو هندو سړی یو بی دین عیسائی طبيبي آیا مونږ هغه ته حکیم ویل شو ابن قیم وای نه دا دینی اصطلاح حکیم دینی اصطلاح یو سړی چې حکیم دی خلک وای په ګندب کې یو سیک حکیم دی موږ د خپل شاګردان اصلاح کو چې سیک حکیم نه دا حکیم نه او الله په جندل وي اول به ایمان راوړي دا طبيب دی طب لفظ استعمالي د طب د پاره هم او د سحر د پاره هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو شو ملائک را لاغي تپوسو کا زمنګ دي مرګي لسه شوی دي ناغي مطبوبن ډاکټر منه ډاکټر اف فلسفي پی ایچ ډی ډاکټر اف فلسفي دا ډاکټر نه دی چې هغه ایم بی بی ایس یا هوموپیتک ډاکټر دی هغه نه دا لټریچر ډاکټر دی یعنی کتابونو کې د یو خاص فن او مهارت حاصل کړي دا غي په وجا د یونیورسيټي ډیګري ورکې د پی ایچ ډی چاو دا سره پوهه پرې فن دی پوي ودا کم چې غیر مسلمانانو ډاکټرانو آیا ام بی بی ایس ډاکټر دی هومیوپیتک ډاکټر دی حکیم مو آیا لقمان که حکیم نه هغه طبيب نه دا دروغ وي خلک چې پونه یې جوړ کړاو او بو ته ورزول دا او په خپل ځای ودرې دا ټول عوام دروغ وي او مليان هم دروغ وي ا طبيب خنو دا حکمت قران لیکل دی هغه زوی ته سویلو یا بنی لا تشرک بالله هغه زوی ته عقیده خودلې و زوی ته اخلاق خودلې زوی ته عادتونه خودلې دا د یو خيار پلار کاری چې هغه بچو باندې د مونږ پابندۍ لګي قران ته کې نه حدیث ته کې نه دا پلار خيار دی زمون خلک خيار پلار هغه ته چې هغه بچي پیسو پسې ولېږي ټیک دنیا سم شو آخرت دی ولو شرم وخه تباش آخرت لقمان حکیم و لیکن هغه د دین حکیم و د دنیا حکیم نه دا د الله نمونو کې اوصافو کې حکیم راضی د دې وجه ابن قیم رحم الله وی غیر مسلم تم حکیم نه وایو دا حرام وي دا یو مستقل چپټر د طب پاره کې پنځم جلد عام زاد المعاد اتب النبوی په نوم جدام چاپ کی دا هم دک د زاد المعاد حصہ ده کوم خلکو چې زاد المعاد نه کته ناغي ابن قیم په تبم کتاب لیکل دی دا د زاد المعاد حصہ ده تبار کې په دې کې تو ګور الله دې عزیز دې او حکیم دې ناظر دل د الکتاب دې د الله د طرف نه چې ډېر زور ور دې خدا الله کلام به زوروري څه مطلب د دې مقابله د دلیل څوک نشي کولای آثار پکې زمون خلق مني چې قرآن کې دومره اثر دی خو کته ورته وی چې قرآن کې فلانه آیت نه وتا د سوې پیر سه خدا سي گئی اې دې د قرآن ضرورتیا نه مني څه ظالمي قرآن زورور ذات را لګل دی هغه داسې ذات دی چې عزیز دی پټول باندې غالب دی دا کلام پټول غالب دی چې هغه یو خبره نفي یا اثبات کې کړی دا د هغې مقابله څوک نشي کولی خلک دې خپل ځان هغې سره برابر کړي او دا د هوښیارتوب کتاب دی بیا ورپسې سورت المومن کې وګوره دویم آیت مومن 40 سورت دی تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم دلته کې دا العزيز سره دا الحکیم په ځای العلیم راوړي څه مطلب د ټولو نه بنیادی کتاب هغه قران مجید دی دا د علم خزانه ده پرون موږ باندې مرګرو اشعار ویلي دي جميع العلم فی القران لكن تقاصر عن افهام الرجال دا ما د خپل استاد محترم نه تپوس کړو چې دا ساينس دا کوم علوم دي دا قران کې شته جواب نه کیږي کنه شته بګي نشته وګي قران د هدایت کتاب دی لهدا شعر مضمون غلط کته وی چې علوم پکېشتن او علوم نه مراد په دینی علوم دي جميع العلم في القران لكن ټول علمنا قراني د دین ټول علوم قران کې دي سمانا کدا نه ته پوسو کوم د سار سو رکعات سنت دین ته وسوي دو رکعات دي قران کې راشته ده او شعر ولې غلطي کی ابن باز رحم الله نا تپوس چا کړی دا فتاو کې چا سره بیا وګوره چې دا شعر څنګه دی جمیع العلم فی القران لاګه هغه دې کې تعویل کو تعویل دا چې العلم نو مراد دینی علوم راوړي او د جمعي کېدو دا مطلب چې قران کې دا غي اصول لګلې دي بس ټیک دا اوس خبره سم شوه د ټولو دینی علوم اصول قران مجید کې موجود دي لکن تقاصر عنه افهام الرجالی اصول قران کې شته لیکن ډیرو خلق فهم کې غنه راځي زه به تاسو ان شاء الله اشارات کوم چې دا فلان کې مسله د کم د نه جوړ شو لکه تاسو ته ما د اسناد د قویوالی او د نه قویوالی وجه خو دلګ چې جبرائیل تذکرہ قران ولې کولا ولې هغه ته روح القدس وې روح الامین ورته دې را پارا چې ته پراوی کې شرطونه وګورې اټول قران خي د دې علوم منبع قران دی ولې دا علیم ذات کتاب دی او هغه سره راشي بیا سبا ماته وي چې مال یو لس روپیا قرض راکړه زه به ولا ورکم تاسو به ورکې ولا نه په دې دنیا کې ربونه خلق دی الله د کنځلې دی الله غیلا ورکی ډوډۍ کنه ورکی مسلمانان نه خور کوي ول دې ته صفات د رحمانیت وي که یو سړی دا غ دوست دی او که دا غ دشمن دی ټول باندې هغه رحم کړی د دنیا کې خدا شمول رحیم کې او تسلسل له رحمت کې الله رحمان هم دی لیکن هغه رحیم هم دی څه مطلب دا هغه رحمت کې رکاوټ نه راځي ستاسو د سینه کې زړشته کې نشته شته دا کله نه پیدا شوی انسان کې چې روح واچول شي نو زړه کار شروع کیږي شروع نه کیږي دا ترکه مې رواني ستا په خیال کې دا زړه د یو سکند د پاره مو درې نو څه چلوي دا د هغه رحیمیت ده زمونږ دا میدا مسلسل کار کوي کراشنګ کوي ته اوس پر یو شی جوړ کا یو لسکال او چلو بیا وسو چلی ماشینری خرابي کنه خرابي سوليږي خو تاسو ګلمه جر ته سولېلې دا الله صفات پاره خلک سوچ نه کوي چې دا الله صفات عجیب او غریب صفات دي هغه رحیم دی دا هغه رحمت کې رکاوټ ناراضي دا جدا ده چې انسانان الله ته برن شوي نه الله پاغي خپل کرم لګبن کې د څو وخت لپاره ډېر پاج دی ما ته رجوع کی لیکن انسانان په دې نه پوهیږي نو د پاغي ګناهونو کې ور بوخت شي ور بوخت شي تر دې چې الله د غضب مستحق شي خدای دې کې چې رحیم وي دا په دې بنیاد وي چې الله پر رحم کول استل شوی نه دی زما کتابونه ابتدا کې یو جمله لګوم تا وګدلی الله الله بسم الله الرحمن الرحیم دا غزاد چې دا رحمت شامل دی او هغه همیشه مسلسل روان دی دلته کې دا رحیم خایيږي د قران سره چې دا الله رحم هغه چرته رکاوي نه دا ترغیبات دي تشویقات دي د قران مجید چې انسان دې طرف تراشي دا چې کم ذات را لګل لري دا ټیک دا قهار جبار دی لیکن دا خلق د پاره چې هغه ته برندېږي دا موږ سو آیتونه پیش کړل یو دوا درې څلور پنځه شپږ شپږ وا آیتونه پیش کړل لیکن یو دوا آیتونه داسې چې هغه درې ځایونو کې وو په دې باندې اته لس آیتونه شو تقریبا عربی کې یو مشهور متل دی چې کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو کلام کی کنه نو دا د کلامونو بادشاہ نه الله مالک یوم الدین دی دا هغه کلام دی په دې وجہ د قران پشان کائنات کې څه شي سوال نه پیدا کیږي دا خوش قسمتی وګڼه چې الله مونږ لا دا توفیق راکړي چې مونږ داغه کلام ته کېناست دا احسان مو راوړی په الله باندې ذکرن سړیم او قران خیم نو دا الله احسان دی په ما باندې په موږ سره به شمیره مرګري وو ما استاد محترم لیکل کړی دی سلمان ته आवाज ما یې اپلوډ کړ چې خلک ویني ا جمله زده را پارویم د خلق ته تحدیث نعمت په تور چې د یو شاګرد باره کې استاد لیکي چې رجلن صالح فاضل ذرا الصائب والفهم الثاقب اهل لاشاعه ما في القران من التوحيد والنبوه دا دوا سرټیفیکیټ باندې نیلوی رحم الله لګیلی و دې خي یو سړی چې دا په باره کې یو داسې ملنګ استاد داسې جملې لیکلي سرټیفیکیټ ډېر خلکو سره زمونږ هم بشمیره مرګلو سره سرټیفیکیټ شته لیکن دا سه قسمه جملې دا یقینا ډېر لوی جملې دي خو چې پرې سره کوي دا مونږ احسان پتا ور نه وایو خلق پتا چې مونږ پتا سو احسان کوو زه همیشه خلک چې د قران خدمت کې غیره خلې کې خورې واځي خپل تندې او پوز الله ته پزمکه رګړو کې چر بستا خو په لکونو انسانان دي بندگان مونږ کې خپل څه کمال نه خدا توفیق تر کړ دا د الله کلام دا لکه کلام نه دی قران ویل دی او دلګن چې قران مونږه نازل کو په جبل په غره نازل کو نو لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله دا په خلکو مسه سره چې تا ته زه قران خیم بلکې موږ د الله شکر ادا کوو چې الله موږ له مهلت راکړ ټیم راکړ توفیق راکړ چې موږ دغه کتاب سره خدمت وکړو او په ماته ګډو الفاظو کې څه کسان ته د الله پیغام ور ورسو پر الله احسان دې موږ باندې پتا سم د الله احسان دې ورنه علمونه خو دنیا کې ډېر شي دي تمای استاد محترم الله علیه وخی دا چې ځان له ځان سمجي لوی ساينسدان شنو دا شی دی جوړ شو دا څنګه خبره دا الله کلام کلام الملوک ملوک الکلام نن چې کوم خلک زلقي تاسو ګوره قراء سبعه د قران مجید هغه علما چې هغه قراو قرا علما ته وي قاری صاحب ته نه وي دا کوم چې زمونږ لاګو کې قاریان دي قران نه واقف نه دا اصطلاح ده فلانه قاری فلانه قاری ایو د قران په ناسخ منسوخ کول په علم به کول دا به ان شاء الله ته خپل ځای کتاب نه ورته فهم ته قرای سبعانم سمر خلق ته معلوم دی بشمیر خلق ته دا چې تفاسیر ګوره دا د وای ابن کثیر قرائت دار د حفظ قرائت دار د عاصم قرائت دار یعنی د قران په تفسیر کې بلاغی نو غستې شي چې عاصم بدل ته تلاوت داسې کوي عاصم څوک پیژنم نه ابو النجوت زموږ په سند کې موجود دی دا د الله د کتاب د خدمت د وجه خلق زلقي ډېر ویل خلق د هغه د الله د کتاب خدمت نه کړي سو کې پیژنم د بار کې نازلون کې داغه دغه صفات دا کوم چې مونږ ویل حکیم دی خبیر دی اغا رحمان دی اغا عزیز دی هغه علیم دی هغه حکیم دی هغه حمید دی دا ټول اوصاف چې ته جمع کې نو دا په هغه چا کې راځي چې هغه د قران خدمت کوي صفات به کې راشي یو سړی چې قران مجید زده کی او دا صحیح خدمت شروع کی دا صفات پاکه ټول راځي از خود راځي پکې دیو جنا قران مجید خپلم زده کوي نور تم زده کولو کوشش وکړي موږ ته استادانو ویل چې تاسو نور څه نه شي کولای کنه کم سے کم دومره کولی شي چې دا قران خپل پیورور ته خیر تا دروازه یو آیت تک دو آیتونه دې زده کړل نن خو ما آیتونه ډېر وویل خو تا ته کم سے کم دوه موضوعات معلوم شو چې قران څنګه نازل شو کم ځای نه راغی او په چا نازل شوی دی راوړو چا راوړو چا ته اوس تفصیلا خیمو که نور آیتونه نشي خوای نه کم سے کم یو آیت بتا ته معلومي چې قران کې فلان کیږي کې لیکلي دي چې قران الله کتاب دی ته الله کلام دی او دا کلام د جبرائیل په واسطه باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی شو کم سے کم دا خو خول شي په دې طریقه باندې زده شي ما چې لومبه تقریر کو نو ماته استاد یې تقریر وکړ باید نه شم کوله نو ماره تقریر راکړه لیکل شوی دا والا مقبره ته لړش او فرض کا چې دا عملی ټول ژوند دی او زما خبره اوري دا ټول الله مګان دي ما تقریر شروع کول دي نو دومره یره کې زرار چې ما کړه د لاس وو کنه حالت خزې سره لګي بیا ډېر ګوده پړسېدل دا د قران زده کولو او تقریر زده کولو طریقې دي موږ سره استاد سکول کې وې سبق خو تما کلاس واګه دا کلاس دا با خپل کلاس وو ټول پنځم جمعه ته مورته راولې وې وې دي په خپل سبق وې نو ما زما په خیال تا نفسیات نه لستي طلباء نفسیات داری چې ده په خله باندې یو سیز وای نه غز دشي چې ترګنه په خله نه وي نه نز دګي کوم درسونو کې چې تکرار موجودي مازیګر یا ماخام یا ماسخوتن یا یو الګ کور تکرار کوي نو دا سبق پوخي اجه څوک زمونږ په شان دي زمونږ د خلکو په شان چې کتاب وې وخت به کې زیو سار بیا راځي نو دا بس زیو راځي بس دا زی راځي نو څه نه ماستر چې کوم سبق زه خیم د خپل طلباء ته یا زنانو ته خو یو هغه ته درې ځله زه قران وایم د ماشومان ته درې ځله وایم په دې کې لوی ماشومان هم شته باریش ماشومان دی وته پیرو والا درې ځله زه وایم بیا کې هر یو طالب علم هغه وایي راګه نه جج کوزي ا طریقه ده والد صاحب الله زموږ وبخي اب اکثر او بیشتر بیمارو جوړیږي د زموږ سره گاونډیانو ماته ته مخ کې شموږ له تراوی راک شل رکعات راوی ما تقریبا 15 منټه کې وکړه اجمه او زما ټول وجود د خلو ډک شو دا ګران کاری خو زموږ شاګردان الحمدلله فیس کولی شي خلک بعض خلک فیس کول نه شي نه وي دلته کې جنازه نه کیږي دلته کې موز نه کیږي دلته جمعې موز نه کیږي وسمه خبرو کې چې ما تقریر ناراضي خلک نشم فیس کول راځي فتوی لګوم فتوی ما لګوي ته دې تازګه مقصد دا تاسو لګو خان لګا و دې شي وې دا ما په خیر و دې کې یو تاسو خېټه مړه کوي ډیره تک تازه ویخ ناسیخ د طالب علم نفسیات داری چې د سبق په خلی باندې وای نو علاغه بدا ذهن نشین کیږي مونږ ته ویل چې اذا تکرر اذا العلم اذا تکرر تقرر فی القلب چې د علم تکرار دی بیا بیا کو دا وزړه کې کینی او کنه دا تکرار نه نه دا مرغه والوته دې وخت تکرار کوي بعد خلکو سره سره شو نو بیا به ځای خفش خو دی ویلی خفش مشهور نحوی دی کنه هغه د استاد د سبق وې نو بیا په خو په بيزه باندې لطیفه ده کور کې بيزا لا بيزې ته به سبق بار بار وي بار بار وي ورته وایي خو چې کله واغې سره سره دا وایي یاره مال راضي اوس تیز دکا دا یې بارے کې دا مشهور چې کله هغه بيزا لا لکړه دا غي مازغه وکتل نه نو خدای هم مرګرتیا نه کو تاسو کو کتلی د انسان مازغه یا د زناورو مازغه په دې کې داسې سکرخه غوندي رګونی پګې ښکار راسي شي دا سیګنلز وي د انسان پوهه کې یو سیز راشي نه الله ته کې یو کر خراخ کی دا سیګنل زلته پراته ای ته یو سړی ووینې نه حالته یو کر خراش یو لس کاله پس چې تاغه بیا ووینې نو استاد دلته کې خط خط شروع شي دا چرته مال لیدل دا رقم نه راځي دا شي دا دماغ کې اساس پروت دی پاکستانی هغه واحد قوم دی چې دی داوی چې ته دماغ استعمال کې ته بلې ونه شي دا ډېر خلک وایي او دا الله په فضل ما چې کله دین زده کړی دی زما په خیال چې زما جون سیوا د کتاب نه بل څه سره نه زموږ دماغ الحمدلله تر اوسه ټیک کرا پوره دی دا نه خرابي البته به استعمال صحیح وګار دی ګناه دې سره نه کوي باندې خلک تپوس کی تسخره ډوړې خرم نه سره دماغ ولا پارا ما سره ټانیک نه دی خړل صحیح استعمال کوي درست استعمال کوي په وخت باندې خوب کوي دونګې خوب او داسې خوراک کوي چې هغه اعتدال سره دماغ وټیک ټاکي نو بار کیف دا مونږ سو پچا باندې احسان نه کوو بلکې دا موږ ځان سره خېګړه کوو چې موږ د الله د کتاب زده کړه کوو او کوشش دا کوو چې دا نور خلکو ته وخلو دریم ټاپک موږ غږو دا زر زر پرې وایو چې زمونږ د قران ترجمه زر شروع شي دا ټاپک ضروری دي د دې وجه دا چې تاسو قران به ویلي تاسو علوم القرآن هم وای اصول القرآن هم وای لیکن دا غي قرآن سره تعلق نه کوم جواب تاسو موږ چې وایو ان شاء الله به تعلقي او ډېر داسې شبهات راځي چې وروسته بیا موږ مفصل وایو نو دا به د هغې لپاره یو بنیاد جوړ شي راوړونکی څوک دی په قرآن بایبل کوم چې موجوده بایبل دی بایبل اصل کې هغه آسماني کتابونه چې هغه د برن راتلل داغه د موجوده خلکو تقسیم کړی دي یو په زړه عهد نامه کې یو په نوې عهد نامه کې عهد نامه عتیق او عهد نامه جدید د پيو کې مختلف کتابونه دي په بلکې نور مختلف کتابونه تورات زبور انجیل پکې نشته لیکن هغه کې صحیفه د انبیا او مشترک هغه د عیسی علی السلام خطونه د نورو پیغمبرانو خطونه د هغه کلامونه هغه ته منسوب غشتره تاسو ګورئ نو کرنتیون کې نام خط پولس رسول کې نام خط فلان کې نام خط فلان کې نام خط یعنی هغه وخت کې چې کومه علمی ذخیره موجود و هغه تنن بایبل وای دا یو کتاب نوم نه دی دا د دوه عهدونو د کتابونو نوم دی په دې ټولو کتابونو کې چې دا نه لیکلې چې دا کلام د چا دی د چا په ذریعہ راغی او چا ته نازل شو دا تا موږ د بایبل مقابله کې تیارو چې موږ ثابتو دا ته دا چې قران مجید د الله کلام دی د جبرئیل امین په ذریعہ راغلی دی او په سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل کړی شوی دی دا نازلې نو زم معلوم دی نازل دو زه به بکتا مبارکن مونږ قران نازل کړی دی لتنذر ام القرى ومن حولها دا چې کین ایسر دلیل پیش کوه ته قران د نازلې دو زین ټول معلوم دي چې دا آیت کم نه نازل شو طائف کې نازل شوی دی مکه کې نازل شوی دی مدینه کې نازل شوی دی کداغه لار کې نازل شوی دی هجرت کې نازل شوی هجرت نه مخکې نازل شوی دی که وروسته نازل شوی دی صفا مروه کې نازل شوی دی کوم ځای نازل شوی د دې جمع مقصد څه نه دی چې دا موږ فضول لګیا یو دا واحد کتاب د دنیا کې چې د دې هر هر چیز معلوم دی ته بایبل اس پته نه لګي چا نازل کا اس پته نه لګي بلکې بعد خلک تفیګ خلق ویل چې کم تورات کم انجیل کم زبور کم بایبل د الله دی د موسی علی السلام کتاب کم یو دی نو خلق خپل خپل یاداشتونه لیکلو یو وی دا اوریجنل دی بل وی دا اوریجنل دی بل وی دا اوریجنل نو نه هلسه کې خدل پمیز باندې چې دې کې معلومو چې کم یو د عیسی علیه السلام کلام دی نو څنګه به معلومه مونږ چې حدیث معلومو څنګه معلومو شکر ادا کړئ دا الله چې الله موږ له اسلام او نعمت راکړل او تاسو تقابل نه لري تاسو پته نشته علمی لحاظ سره خلق ته پته نشته مونږ چې حدیث معلومو چې دا حدیث ته کوم نه معلومو هغه سند وګورو چې دا حدیث امام بخاری چا نقل کړی هغه چا نقل کړی هغه چا نقل کړی دا چې لړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تورسي بیا ګورو دې کې دا هر هر راوی چې کوم دی دا څنګه ورشتنه او قدر او جنو یا دې راوی علمی پای څنګه وخ یا دا راوی د حرکات سکنات څنګه وخ باندې کړه دا ټول تاریخ موږ ته معلوم دی لیکن بایبل د چا کلام دی اس پتہ نه لګي دا څنګه معلومه شو چې او بایبل د الله کلام دی په داغه لپاره غي دا څه وکړ چې هغه بایبل په بیس کې هو دی عجیبه طریقې ولا جوړ کړل نامې سنډي سنډي سنډي سنډي چې کم ته پرې وتل نو دا د عیسی کلام نه دی او کم چې ډیره پاسه پاتې شو نو دا د عیسی کلام دی دا تاسو کې دا طریقه په دې الله کلام معلومه یعنی موجوده انجیل تا یا موجوده تورات ته څه دلیل دی خبرې چې دا الله کلام دی ته تاریخ وګوره دا دلیل په دې پر هم ماشومان هم خان دي قران مجید دا الله کلام دی ولې مونږ نصوص خو دل چې دا د الله کلام دی ته چا په ذریعہ راغې څنګه راغې ته چا په ذریعہ چې راته دا تر اوسه مونږه صفات خو دل دی دا پای چې ته په اسناد پوش او تا دا غنوم خيو نو دې لپاره خړم باندې آیت مونږ هغه وایو کوم چې ما اول پیش کړو د سورۃ التکویر آیت 19 نه 21 پورې سورۃ التکویر 81 سورۃ انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دا وینا دا رول شوی د رسول کریم هغه رسول کریم دغه علم خلق راولي کته له سوګوي چې رسول کریم سوګ دی ته ویل جبرئیل له کوم جبرئیل رسول کریم نه رسول رسول منه استاد کریم منه عزت منه نو جبرائیل ته قران مجید رسول کریم ویل دی رسول کریم مونږ خپل رسول تم کریم په دی وایو چې هغه د الله عزتمن استاد دی الله غل عزت ورکړل نو دویم د سورۃ النجم آیتونه سورۃ النجم 53 سورۃ علمه شدید القوا ذمر دو آیتونه دي یو پورا یو نیمګړی علمه شدید القوا تعلیم ورکړی دی پیغمبر ته د قران هغه ذات چې هغه شدید القوا دی ډیرو مضبوطو طاقتونو والا دی قوتونه ډیر مضبوط دی ډیر قوت والا دی زو مرا ډیر طاقتور دی دومره طاقتور دی چې د لوط علی السلام قوم دا غي زما کې یو نو کې چې دا کړو او دومره طاقتور دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو لا فرمای داغه وزر هغه کائنات د کړو ما چې کوم خوا کتل جبريل وزر ښکاري اصلي شکل کې دا یو ځل لیدل یو ځل بیا د معراج پښپم لیدل چالت کی کان قاب قوسین ودنا جبرائیل او رسول بالکل داسې شو لکه څنګه چې قاب د قوسین خلق لګی نه الله جبريل الله پیغمبر سره یو ځای دی دا حلولیان دا تفسیر دی دا دو موقع دي چې جبرائیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اصلي شکل کې لیدل هغه ذو قوه ذو مره دریم آیت کریمه د سورۃ الشعراء 193 194 شعراء 26 سورتو نزل به الروح الامین علی قلبک نزل به الروح الامین نازل کړي دا کتاب الروح الامین ستاسو په لبان دی قران زم خود لره قران چې کوم خلک کې واده په غوګونه اوري کنه زړه ته نه ګوزي د دې کار خرابي ګوره دا به د زړه په غوګونه اورېدلې دا لومبو ورځ کې ولک مشکلات وي پرسته بیا تدریجا دا سم شي دا هغه صفات دي هغه الروح دی هغه الامین دی هغه نوم سره سورۃ البقرہ آیت 97 کې قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله قران سب پرده نه پرېخ نازلون کې الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي شوی دی او چا چې نازلو دا غنم جبريل د ملائکو نمونه استعمال کې ولګ سوچ کول پکاري قران مجید کې نوم راغله د جبريل او د میکال عزرائیل نوم قران کې نشته ده هغه لپاره ملک الموت استعمالي کی د دیو جن کم د اعلی پای محققین علما چې دین هغه وی چې احتیاط دی کې خلق پدې کوي چې د اسرائیل نوم قران کې نشته دی البته دا هغه صفت یې ویل دی او د اسرافیل نوم په حدیث کې شته په حدیث کې د اسرائیل نوم نشته آثارو کې د دې وقوع شته لیکن هغه آثار داسې دي چې هغه صحابه کرام اسرائیلی روایت تخلیق پرې ته سندن یا اصولا مرفوع نشي ویل یعنی یو سیس چې بیانېږي که د هغې تعلق اسرائیلیاتو سره وي بالفرض نو بیا هغې ته مونږ دین نشو ویلی نو بهر کې خدای کې لږ احتیاط کوئ او ډېر احتیاط خو په دې کې چې خلک اوس تعویذونه لیکي په کې لیکلي یا دردایل هغه دردایل څه شي ځان نمونه کړه دا الله نمونه د ملائکو نمونه ځان نه مګ دی کم چې نصوصو کې ثابت نه وایخ کم چې نس کې نه ثابت نه وایخ تک ګورې نو زما کلام کې بدو الله الله ډېر اورخ خدای خدای او بګی نه جائز او ناجائز نه زبحث نه کوم زدا ته صرف دا ما چې الله خپل ځان تنم الله ویل دی ته الله لري واجب ورکه خیر علی الله دې وبخ الله دې ملش الله تعالی توفیق ورکړي دې طریقې سره الفاظ عام کړي دغه قران فرمایلی دی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا الله لپاره اسماء حسنا دي مفسرین بل اتفاق لګي دا الله اسماء توقیفی دي هغه نمونه وایو کوم چې الله ځان له خپل ویل دي دا علمی خبره زده کوي خلک زه هغه ځای کې خدا ولیکم چې کم ځای کې زه چرته پردې عبارت لیکم او خدا لیکلی زه مجبور یم ولیکم ورته زما الفاظ کې دا نه دا مې لپاره لفظ الله استعمالو هغه وجه دا چې لفظ الله دا عربي دی او خدا عربي نه دی موږ پوه شو چې دا خدا مانم نه ده دا کوم لفظ معنا ده دا الله دا کوم اسم معنا ده دا درو وی خلک دي معنا دا کنه دا څه معنا دا د الله د اسم معنا نه ده چې کله معنا نه موږ لزان بچ کول پکاري سره دا ویل پکارم ویم چې الله الله ویل پکار دي خدا ویل خدای ویل مناسب نخکاری دیکھے بلا وجہ دا چې الله ویم نو الله قرآنی لفظ ده په دې ما دا اجر ملاوي الف لام لام الف او هي سونه کې شوي په یو هر سونه کې ملاوي قرآني باندې بس او په خدای باندې سونه کې ملاوي مده ته خیال کوي دا اخلاق زګوي قرآني اخلاق زګي قرآني عادات زګي غلط مراد مو وایي یو سیسته څنګه چې تاسو استاد تاسو خو دغه شان ته وایي چې خدای چې تاسو لفظ د الله له رواج ورکه په دې وتا تاسو اجر ملایويږي او د الحاد فلسمان ابو زه ته چې الله ځان له نوم نه یې خې مونږه ولګدو دې ته الحاد فل اسماء وي او خپل ځای کې وایو ان شاء الله خدل ته مونږه دا ثابت اګلا چې قران مجید چار اورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاغت جبرائیل علیه السلام وي دا جبرائیل ملک دی مونږ ورته فرشته وایو خپل ځای فرشتو کې تذکیر او تانیث نه یو سړی د پاکو هند کې ډېر لوی سړی ګڼل شي هغه سر سید احمد خان او هغه ته زمونږه د عصري علوم نه چې څوک فارغ دي کنه سکول کالج یونیورسيټو کې ناغي دي تا د مسلمانانو نجات د هندو یې چې دا هغه سړی و چې د مسلمانان د ډېر مشکل نه روښکلي دي او د انګريز سترګو کې سترګې دي اچولې وه هر چا کې سخوبه او خامه موجودي دا خبره تسلیم کې چې یو سړی د ټوبو مالکی نه صرف پیغمبري خامي چې بګی نه نور انسانان څومره چې دی په کې خوبه همي خامه همي زمونږ طریقه دا ده چې مونږ د خوبو اقرار کوو او خامو کې اتباع نه کوو سرسید احمد خان کې واقعي ډېر خوبه وي په دې لحاظ باندې چې هغه مسلمان قوم لا یو ډېر خطر تربیت ورکړل دا حقیقت دی دین انکار نشته لیکن سرسید احمد خان کې سو ذاتی خامه هم وي کفر مفر فتوی موږ نه لګو خوبي دا چې هغه مسلمانان د دې جوګ کړل چې دی د غیر مسلم سره د هغه سترګو کې سترګې واچي د هغه علوم حاصل کې او د هغه مقابله وکړي دا به شک یو صفت وایي لیکن دا سره د دین نه واقف نه او دا غي عدم واقفیت د وجې د داسې غلطۍ کړې دي بلندرز کړې دي چې هغه زمونږه د نوې رڼا خلک پای پسې ور روان شوی دی دا لیډر دی لیکن سیاسی امور کې دینی امور کې نه په دا حد فاصل راخه وکړي بیا دې چې کومه غلطه کی نه غلطه داسې نه دي چې دا مونږ کفر وایو ادا ته وجه بوخم چې ولې دې چې کم تعویلات کوي په قران مجید یا کومه غلطه کوي آ غلطه به ډیرو غټو غټو خلکو کړی زبتا تا خلق خیمو دای کتابونه ورولم ستا مخ کې وکولاو چې دم دا تعویل کړل دی کوم چې سر سید احمد خان کړل زمونږ د علماو مسله دا چې دی خپل کتاب نه ګوري لکه مرزا غلام احمد قادیانی چې د کم نبوت قائل دی چې دا جاری دی مرزا غلام احمد دی نبوت قائل دی دا جاری دی هغه ته نبوت غیر تشریعي وي نبوت غیر تشریعي ټول صوفیات د نبوت غیر تشریعي ده جاری اجرا قائل ټول صوفیا کا ابن عربی دے کا ابن سبعون دے کا شعاب سروردی دے کو فلان دے فلان دے فلان دے زدا قوم دے فیصلے نے انکار نہ کوم چا مرزا غلام احمد کافر ہو دا صحیح فیصلہ دا من کافر گنو خو سوال لای چې کوم سیز د وجه هغه کافر دی او کدا خبري صوفیا کې نه وسی مطلب چې اصل جواب نشته د ابن عربي کتابونو کې هغه لیکلي دي چې نبوت غیر تشریعي جای روان دي جاری دي بلکې علماء دیوبند کې ډېر لاسي دي چې هغه د نبوت غیر تشریعي د اجرا قائل دي علماء بریلویه کې دي ته کافر وي په دغه وجه ورته دا نو دا نور بشر دا رستو مسه دي دا لږ زول تاریخ وګوره دا بعض حقایق دي د رضان خبرول بګاری د چې کم کم ځای د غلطۍ شکار شوی دی هغه غلطۍ ټول ابن عربي کړی تاسو کوم مناهج المفسرین وی زما ناغلک د ابن عربي لاندې وګوره یا که علوم القرآن یې سره دا غي دویم دل کې د مفسرین لاندې د ابن عربي لاندې وګوره چې دا کم نظریات یا بالکل د سر سید احمد خان دی نو کبه الفرض سر سید احمد خان په دې نظریاتو کافر بوله بیا به ابن عربي تم کافر وای بدلته کې دوه نرخ دي کې ابن عربي قائل نه جی صوفي دی دیم صوفي دی سر سید احمد خان خو صوفي دی دا تاریخ چې تاسو ګورئ دی د اول نه عام ساده انسان او ساده واده د دې ډېر خدمت کړی آریو سره مناظره عیسایانو سره مناظره چا سره مناظره چا سره مناظره هغه نه وروت بیا بریلوی تحقیق کې تحریک یا بریلوی هغه تحریک کم چې سید احمد شهید بریلوی شروع کړو مجاهدین سره دای مرګ رشو وهابین پاتې شوی ډېر موده بیا ډېر ابو دلل علی دې سو کې منډه واله علی دې سم پاتې شو اخر کې راغی نه پدغه یو فکر ودرېد زما مطلب دا چې دا غلطې دي کافر مو وایي ورته کته کافر وي وازم مطالبه دی چې مداروی تم کافر وایي مونږ مسلمانانو ته کافر نه وایو دا د مسلې نزاکت خو مونږ ابن عربي مسلمان غنو سر سید مسلمان غنو په دې انداز باندې مې خبره پدې وکړه چې وجوه د کفر د ټولو یو دی بیا نو که دې ته کافر وای نو بیا هغه تم کافر وای او چې هغه ته نه نو بیا ته کافر مو وای دې ته غلطي وایا مونږ وایو الله دې معاف کړي سامحهم الله نزهت الخواطر یو غټ کتاب دی د مولانا عبدالحی حسنی په کې هغه د سرسید احمد خان حالات زندگی کتلې دي لیکلې دي اما لیکلې د خپل کتابونو کې مولانا الطاف حسین حالی د شاګرد دی هغه حیات جاوید په نوم باندې د یو تاریخ لیکل دی اردو کې بیا هغه وګوي د خوبه خامه پټول ښکار شي تاسو ته بار کې د په ملائکو په باره کې د سره رائے ده نو هغه رائے به ان شاء الله بیا د کتاب نه پیش کو سار کې خيري تاسو بدا کوي تاسو ذمہ داری بدایي چې هغه عبارت ولیکه چې کوم کتاب راوړم او ستا سره موبایل مې کنه خدا مې را باندې کوي دا کتاب ټایټل دې ته موږ ټایټل وایو دا یو ته چې ابا اسکو د ډېر کتابونه ځان سره وړل الحمدلله ما دا شرف حاصل لې چې کتابونه بر وړل ما بیا وړل ما اګه دا ما یو نقطه واغه دا چې وړل نو ما واغه نه ایثار کړل او دا غیر عبارتونه ما ځان سره لیکل او تصویر نه وکړه دو دو نیمه غنټې به دا غي عبارتونو په لیکلو زما ولګي زما کتابونو کې ډېر عبارت خلک ودا تاسو سره کم زو دا په دغه ځای چې ما سوتن به تراوی څنګه وشنا کتابونو ما ځان سره پوګواچ او لاغ سره مې کوړته وړل آیله ما څنګه راځي دا پختګي په دې راځي دویم دا چې الله موږ له استاد راکړ سید محمد حسین نیلوی رحمت الله تعالی علیه اړه راځي و غریب سره ما نام ساده و ما ورته خط لیکلی و چې زه تا نه سبق ویل غواړم ما سلمان لا خط ورکړی پته لګي د کم ځای پټ کړی اره خلکو ته خو شعر کوي سره هغه ما ته لګي چې آپ به خوشي تشریف لا سکتے ہیں بیا لګي چې د حضرت صاحب نه علاوه د بل چا خلاصې زنه بیانو حضرت صاحب دی مولا حسین علی رحم الله ته د چلاړه مالته زما سره پښتانه مرګري وو نه ته ما نه لوي صاحب نه یو سړی را روانو نیمه نیمه خپې ښکارا وي جیب کې یې ګل پن پېښه و دی چې شنشنه صحیح په کې تر دې ځای شاګور الله لیدل او دا سیکړه واره کې مخ هم نه وچو پټکې په سره وایدا سه بوتکه ور روانه ویدا نه لوي صاحب ما باغه ته کتل علم ته مې کتل پاک دا څنګه دي زړم سلام مې وکړ دا لومبه ته پوس کو کته تشریف لا پکې ته زه سب ویلم مې دل پنجابي نمای جی مردان سه نو بیا ما ته چې ښا نوم ورته یاد چې فلانه مې سبق د مونږ کې ناستو سرو دې پس چې کې ناستو ما ته وی چې راته ما سبق مو وایي چا بیا نیواله د زما لایبرري د هغې لایبررۍ کې ته کېنه ته به هلته ډېره فایده واخلې بارکیف هغې لایبررۍ کې کمال نه و چې هلته به زه تلم که د یو یو کتاب به مې اخیستی کې چې کومه علمي نقطه وه ما ځان سره کاپۍ کې لیکله نو تاسو ته الله فضل لدا چې الحمدلله ټول کتابونه موږ سره شته الحمدلله علی ذلک موږ ځاله جیداد نه جوړ کړ خدای یو جیداد مو الحمدلله پوخ جوړ کړ ټول بنیادی کتابونه الحمدلله الحمدلله ما سره شته چې کله زه هغه راوړم نو تاسو ځوانان یې صدا مشران یې هغه ځان له فوټو اخلي هغه ځان سره ګده کمپیوټر به تاسو سره نه کمپیوټر کې بیا فیډ کې ځنه پرنٹ کې ځان له تاسو سره یو کتاب جوړ شي ما بصائر باندې کار کوم شیخ القرآن رحم الله ډیر داسې کتابونه لیکلي چې هغه مونږ نمونه اورو کتاب بنو نو ما ټول ډاونلوډ کړل د مکتب وقفیه نه یو ځای نه بل ځای نه بیا دا هغه هغه پیجز مې ځان سره پرینټ کړی دا هغه ما سره مستقل جلد دی اوس څوک د بصائر په کوم حواله چاشه کی او د زخه ان شاء الله اوریجنل کتاب کی په دې طریقه چې تاسو کار وکړئ تاسو د کتاب جواب چپلار نشي کولای او تاسو حواله در حواله لیکه کنه او به حواله در حواله سره کار خراب شي بار کې نن موږ څه بنیادی خبرې وکړې سبا او ورځ ان شاء الله نور څه بنیادی خبرې وکړو کوشش کوي چې ټایم پابندي لګه ضروری ده چې درې بجو تاسو پوکم درې ول راځي دلې نه خوي